د معاشرې د اصلاح لپاره بیانېدل سورۃ دری سیوا ولیسه کې شپاړس احکام دا رعیت د تدبیر منزل پای کې سور لسمخ کې بیان شو سورلسم حکم امیر البیت هو الرجل د کور مشر او سربرابا سړی وي او داغي دو وجې ویلې وي او دای زمن کې بیا د ښځو دوه قسمونه صالحات او ناشزات او د ناشزاتو د بد اخلاقه د علاج په تور درې طریقې خولې د اصلاح اوس پنځلسم حکم پنځلسم پاتې شو دغه مونږ تلاوت رستو وان خفتم شقاق بینهما فبسوا حکما من اهله وحکما من اهلها دا پنځلسم حکم دا د اصلاح ذات البین خپل منس کې اصلاح کول ځکه آخري طریقه دا وه اول وعظو دویم هجران او دریم ضرب خبره بار روته نو اوس بار خلق بسکي کور خلق د خاندان خلق یا د معاشره خلق ځکه داسې خبرې د خزې خاون منځ کې چې غټي شي کور ته بار روزي نو بیا د کور مشران دریم ګړي مسله حل کوي خزې خاون مسله ده نو پکې سخرو خواخې یعنی د الګ پلار مور انوال شي یا د خاندان توزی نه د دواړو خاندانونو کسان نو الله رب العزت پینزلسم حکم دا بیانې چې دا کم حکمین دي فیصله کوونکي دوی دې د دې منس کې د جوړ جاړي کوشش وکړي چې کور جوړ شي معاشره په صحیح شي ځکه کور وانه دو سره معاشره تبا کی دیو جن شیطان په دوو خبرو ډیر خوشحالي حدیث کې راځي روزانا دا شیطان په دې اوبو باندې تختخي غټ شیطان ابلیس او دا خپل ذریت خوار کی زه دنیا کې سوکه فساد وکي روانه وک بیا واپس راځي د غړ شیطان ل خپل رپورت ورکي حالات وتوي سو کړل سونک مختلف اولاد ذریت را رواني سو کوئی دومه په جنگ کړل سو کوئی دوکه مې په وکړه سو کوئی زنا مې په وکړه سو کوئی دروغ مې پیوي هر یو چې راضی ورته ایسا اس کار دی نه کړ یو راشي او ای ما پرې نه خو تر دې پورې چې شرک مې په وکړ افرین دا بچې مې تکړه عقیده برباد کړ دویم راشي او ای خزه خاون مې په جنگ کړ تر دې پورې چې طلاق مې پیراوس منس کی ای دا بچی هم سم تکړه بچی دی ځان سره په تخ کې نه تاج وته په سر کې وجه سره شرک سره ایمان نخلاش او د خزه خاون په جګړه او طلاق سره معاشره خراب شو کور خراب شو شیطان په دې دوه خبرو ډیر خوشحالي ایمان نه سړی اخلاص کیه کور روان کی معاشره روانه کی دا خوشحالیږي په دې ځکه الله رب العزت دلته چې د خزه خاون کور وانه ده نو بیا حکمانو لپکار دي چې سلو کی جوړ راوړي کور وان نش معاشره تبا نش په دې معاشره تبا کی نو اصلاح ذات البین خپل منځ کې اصلاح کا جوړ جاړي راوړي داسې نه چې ښځه خاوند روان شو نو د کور په کې دریمګړي او یا د خاندان یا د معاشرې خلک په کې نور مالګه مرچه کې ودوړی کنه اما شومانو خبره جنگ جنگ توت شه داسې به وی نه کوي اصلاح وکي اصلاح په کار ده چې معاشره تبانش نو ځکه د کمرې نه د کوټې نه خبر بار راوته نو بار خلک د کردار ادا کی دروانی نه د جوړ جاړي د جوړولو وین خفتم دا د کور والا ته خطاب کتا سي د کور د معاشري خلق یریږي شقاق بینهما د اختلاف د دوی ترمنځ د دې خزي خاون ترمنځ اختلاف نه یریږي چې دا خبره غټیږي کورونه پر وانی کورونه په جنگي نو فواسو بس مقرر کې حکمن یو فیصله کون کې من اهله دا کورنه د دې سړینا وحکمن او یو فیصله کون کې من اهلها درېمګړې من اهلها د خزې د کورنه نه داغه طرف نه دې طرف نه یو یو حکم شي او د دې منځ کې دې جوړ جاړې راوي پنیتونه الله فیصله کوي او یا بینهما حکمین یادې چې دی اراده د اصلاح کنه نو الله به موافقت او جوړ راولي بینهما په منځ د حکمینو کې دی به الله په یو خبره جوړ کی او متفق بکی ان الله بشک الله کان د علیمن ډیر پویو خبیره خبردار پوی ده په ظاهر او خبیره خبردار ده په باطن ظاهر او باطن نه خبر وعبد الله ولا تشرکو بی شیا اخیری شپاړه سم حکم اغا مسله د توحید د کور او د معاشره په مسایلو کې مسله د توحید راوړه دا ولی دا زکه چې معاشره د حقوق بیان ته وای کنه نو څنګه چې د بنده حق دی نو د الله حق هم دی په اسلامی معاشره کې به د بندگانو حقوق سره د الله حق می او دا فرق شو د مغربي معاشره او د اسلامی معاشره ای کې انساني حقوق هیومن رائټس خوشتا خدای الله حق پکې نشته نه خالی ده نو د اسلامی معاشره په بنیادونو کې یو بنیاد دام دی توحید د الله حق ابم په اسلامی معاشره کې پورا کول غواړي او بل دا ده چې زمونږ د انفرادي زندګۍ سره سره اجتماعي زندګۍ اصولم دادي کنه یعنی فرادی زندگی خو د فرد اصلاح او نه د فرد اصلاح کې اول ټکی سره توحید منځ روزه حج زکات خو اجتماعي زندگی معاشرت سیاست او معیشت د دې بنیاد پسو توحید رسالت قیامت نو دا توحید خود موږ د اجتماعي زندګۍ سره بنیاد دی توحید ذکر اورو چې دا توحید د اجتماعي زندګۍ بنیاد دی او دا د معاشره او د کور بیان د اجتماعي زندګی ده او دغه رنګ وسره دا چې دغه د بندگانو حقوقونو د الله حق د مداګ شي په دې معاشره کې دواړه قسمه مناسبتونه دي وعبد الله بندگی خاص کې الله لا د یو الله بندگی کوي دا سه بندگی چې ولا تشرکو به شیا مشرکوي د الله سره هیڅوک وګوره شیئن نکره د عموم د پاره ده او په سیاق د نفی کې نو نور عموم پیدا ک نو شیئن اسوک دلتا دا شیئن ترکیب کې سو واقع شوه یا مفعول به ده یا مفعول مطلق ده نو دو ترجمه دي جوړي مفعول به شي نو معنا داش مشرک وې الله سره شین هیڅوک او بیا شین نکره را او په سیاق د نفی کراله نو نور عموم پیدا ک نو ولا تشرکو بی شیا مشرک وې الله سره هیڅوک نه نبی نه ولی نه پیر نه فقیر نه مړې نه جام دې نه بوت نه توت نه شاتوت ها دارنګ نه ملک نه جن هیڅوک شیئا او یا دا شیئا مفعول مطلق ده مفعول مطلق نو شیئا با موصوف شیدا مفعول مصدر محذوفه نه شرک اعتقادی نه فعلی نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په اسماو کې چې مفعول مطلق شي نو بیا به د شرک اقسام مراد شي او کوم مفعول به شي نو بیا به هغه الله سره چې شریکولی شي هغه اشخاص مو مراد شي نو دا الله داسې عبادت وکړي چې نو سره هیڅ څوک شریکی او نو سره هیڅ قسم شرکی هیڅ قسم شرک هم نه او هیڅ څوک هم نه وبالوالدین احسان او مور او پلار سره احسان کوي خېګړه ځکه هغه د الله حق نو د بندگانو حق او په دې کې مسله توحید سره سره حقوق الله سره حقوق العبادم بیان شو معاشره کې ژوند دی رې دا الله حق نو د بندگانو حق پوره توحید مومنه حقوق الله او حقوق العبادم توحید مقدم کا بنیاد وبالوالدین احسان او مور او پلار سره احسان وکه احسان سره قولی عملی او مالی دا درې قسمو قولی سره مسله وته بیان یا قولی څه ده خبره وسره په اخلاق وکوا نرمه لهجه او عملی څه ده خدمت کوا د لاس خو او مالی څه ده خرچه په کوا بس دا درې شو کنه وبذل قرب او خپل خپلوانو سره احسان کوي ولیتام ایتیمانانو سره او مساکین مسکینانو سره وجار ذل قربا او گاونډي سره چې خپلم ده خاوند خپل والي ده ولی دوه حق شو کنه یو د رشته شو او دویم د گاونډي توب شو وجار الجنوب او گاونډي پر ده کنه سب کې خپل نم ده رشتہ دار خو گاونډي خو ده یو حق خو ده د گاونډي توب خبرې په دې آیت کې وکړ یو واعبد الله د الله عبادت دویم ولا تشرکو شرک نه کول دریم وبالوالدین احسانا سلورم بذل قربا پنځم یتاما شپږم مساکین نهم جار ذل قربا اتم جار الجنوب نهم صاحب الجم لسم ابن سبیل او یو لسم وما ملکت ایمانک چې ځان ورته لوی ښکاری ځان ورته ډیر غټ ښکاری نو د ځان دا لوی ښکار کېدو د وجنه د بل حق په ځان نه مني زه غټم نو حقم نه ادا کوم نو سوي چومن دیګرې نس ما په شان براسو کیم خوزم نو مختال وای ځان تلوی ویون کې یا ځان چې وتلوی ښکاری او د بل حق په ځان نه مني او فخور شاته وای چې خپل صفاتونه لوی په خپل بیانای چې ګوره وطن وزن بستای کنه یو سړی ته چا ویل کته چانه متاثر ویږي ځان نه ځان نه متاثری از خیالي بازه سره خپل تعریفونه وکړي دې ته وی فخور ځان ستای او خپل لوی خلکو تخکارا کوي نو پښتو کې وته سمای دوزمار کنا دوزی ویلی فخور دغی نه د بل نه د الله ازان ته ځان وای خپل تشریح کوي یعنی نور مزید صفات د مختال او فخور بیانې او د دې زنه زجر منافقینو ته د قباحتونه چې دا د منافقانو صفاتونه دي اصل کې دا منافقی مختال او فخور ويامرون الناس بالبلخ او خلکو تم حکم کوي په بخل باندې څنګه بخل باندې حکم بل ته مې ملګوا غریب بشه الکه خپل نه لګي ولی بل ما نو د بخیل سړی په خپل مال خوم زړه خپکیږي نو چې بل لګی نو په هغه بل په مال زړه خپکیږي ولی خرج کیږي ته مخره مس کمړه ملګوا دا د بخیل کار دغه رنګ بخیل د علم بخیل دی علم دین نه خوري نه بیانې او خلکو ته یې ډېر پويګم ما سره ډېر ښې نوکتی دي خو یې خای چې خنوکتی دي کنه بیان کا نه چاته نه خیم بخیل له او خلکو ته وی وای امرون الناس بالبخل خلکو ته د بخل ترغیب ورک مکه د دین کار اسی باز په دې مليانو کې بازي ستا حوصله به غورځي چې ته کار کې کنه تا خو فکر واغس طالب حوصله غورځ مړه پریدا دا توس نه راغلي جذبه کې سوړ بشي وای کله ودا شي وای ها او مونږ ډیر ځان ستړی ک دا نکیږي دا خلک لئی دا هر دای سره داسي کی مونږ با اول اول کې زه طالبای کوم دا د چورن مې خبره چورن مې کې ما میټرک کړي او چورن مې کې ما د قران در شروع کړي دي ووم کې ما قران ټول ویلو اتم کې ما اول دورې تفسیر کړي شیخ عبدالرحیم چترالی سره د شیخ القرآن شاګرد و حدیقة العلوم والا جماعت اسلامي کې هغه دوره پوره نه کړه بیا د باجوړ یو عالم اوس یو څو کال مخکې وفات شو مولانا عزیز عزیز مولوی صاحب ته دا د شیخ ابو جبار صاحب هم استاد کتابونه دی ویلی او ماته قران ویلو د شیخ القرآن شاګرد ناسې خبره مې دی پورې کوله نو ما دلته درس مر شروع کو طالبي و خو درس جذبه وا شوق ناغا دلته یو مولوی صاحب یو سمشت ما ته وزګاره په دې خلکو نه ده ما زارش نه کړی دا نه سميږي اسی په وخت مزه آیک ما زه خیر الله به خیر کی تا په نه مهنت کړی دی او نه دې په زارش نه کړی دا اورګه زکارو کوم ان شاء الله به وګورو نو دای طالب حوصله غورځي مه کوه هسی اوزګاری ځان جوړ که ځان له کار مه ګوره د خلکو دشمنۍ په سر ماله دا به وایي نو حوصله غورځوه یامرون الناس بالبخل دیني بخیل دی خپله نه کوي تا به هم بندوي د دین د کار نه ويکتمون او پټي ماغه ساتاهم الله چې الله ول ورکړي من فضي د خپل فضلنا الله ول مال ورکړي د پټي الله ول علم ورکړي د پټي سید ابن جبیر معنا کوي وی ما آتاهم الله من فضله وی هاذا للعلم دا علم هم یادې علم پټي نه بیان واتدنو تیار کړی د مونږ لیل کافرین دا وایي وای مونږ بس مونږ هم دغه سي جذبه کیو الاول بس تړي شو نه کیږي دا کار نه کی دا غلطه خبره ته وو ته وای چې ټیک دا ته وای چې ته جذبه کې نو پرې دې جذبه کې کار وکم چې زما جذبه ختم شي الله وبلی جذبه والا پیدا کی نو دا الله دین لیکن اچھا جذبه په ختميږي الله بلی جذبه والا پیدا کوي هغه دا کفر د عقیده مراد او یا دا د کافرین په معنا دا د ناشکر چې وګره ناشکری کوي د مال او د علم کوي چې الله ولا ورکړي دی او د پټي او بخل کوي والذین آکسان ينفقون اموالهم دا د بخلاو د مختال فخور د منافقانو صفاتونه شروع دي کله کله ولګي نو ته چې ده خدغه دی لګي الله جواب وک وای چې خرج کین او هغه ریان ناس خودنه نه پاره ولا یؤمنون بالله اتم ایمان نشته په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ اخرت نه هم ومن یک ومن یکن الشیطان له قرینا فسا قرینا لسمداش د شیطان مرګره ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې شي شیطان له قرینا د دوست نو فسا قرینا ډیر بد دوست شیطان د شیطان دوستانه دا شیطان سره دوستانه شیطان وته دا کارونه چلونه خولي ومن یکن الشیطان اصل قرطبی وای په حذف د عبارت سره دی دا چې وقرینهم الشیطان ومن یکن الشیطان له قرینا فسا قرینا قرینهم الشیطان شیطان دوست شوه دی او د چا چې شیطان دوشي نو فسا قرینا ډیر بد دوست دی نو وما ذا علیہم زجر وسور کوي زورنا وما ذا علیہم څه وبال به په دوی څه به شوی د دوی یعنی څه نقصان به شوی د دوی وما علیهم څه بوج به په دوی څه وبال به په دوی څه نقصان به د دوی لو امنو کی ایمان وروړي بالله په الله والیوم الاخره پر از اخرت وان فقو خرج کړي وي په اخلاص مما دا غسن رزقهم الله چې الله ول ور کړی په اخلاص دا شی نه خرج کړی وی او ایمان په الله اخرت لرلی وی نقصان یې نه فایده وه وکان الله او دی الله بهم علیما په دې باندې پوی ان الله لا یظلم مثقال ذره ترغیب او بشارت ورکي ولګوا خرج کا الله د ذره علم هم لري چا باندې زیاته نه کوي د ذره ذره بدله بدله لري ان الله بشک الله لا یظلم مثقال ذره زیاته نه کوي نقصان نه ور کوي مسقال ذره په اندازې دا ذره هم ذره نقصان چاله نه ورک سړي خرج کړي بوره بوره زیاته بدلی بدل درک اجر او ثواب وین تکو کچرتوی حسنتن نیکی دا چا دا چا نیکی وی ان تکو ذره دا سره سره و ان تکو حسنتن ان تکو ذره حسنه که چرتوی دا زارا نیکی زرا نیکی دا نو یضاعفها دو چند بکی دا دل روایو ته ور بکی ملدنو د خپل طرف نه مل اجر نظیما اجر ډیر لوی دا ول نه ضایع کوي ځکه د یوې نیکه بدله یو پیو نه یو پلس د من جا بل حسنت فله عشر امثالیا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دا استخفیف دی د اخرت بیان کچرته بخل کوي دغه سي نیکی نه کوي مال نه لګي علم نه خرج کوي نو د قیامت ورځ شته پیغمبر با الله په دې گواه کی الله به ځان ته ودري فكيف نصرنګ حالت وي اذا جينا چې کله موږ راتلو کو من کل امتين دا هر امت او ډلې نبی شهیدین په یو گواه په هر امت به یو گوي وجینا وکا رب ولوتا پیغمبر علی هاولای په دې خلکو شهیدا گوا تا په دې خپل امت باندې گوا کو تا به په خپل امت گواګ او په هر امت به خپل خپل پیغمبر گواهی شي یا په هر قوم به خپل خپل گواهی وجینا بکالا ها اولای شهیدا او داعی ته وی تا په دې خپل قوم گواکم هر داعی د خپل قوم گواہی به قیامت کې کوي ما دین قران توحید حق دین مسله بیان کړي و چا منلې و چا نه و منلې نو پیغمبرم په تمام امت گواه ده او دای په خپل قوم گواه ده د قیامت پورز حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چیو چا سره کارو بنو ظفر ورته ویو محله وه چم او محله وه الته چا سره کارو نو چاته چې انتظار وا سړې پزینو او د په انتظار ناز وته انتظار کوي د دې کور مخه ته بهر یا کم حجره وغیرہ واغې کې ګټه پرتا وا نبی علی السلام په ګټه کې ناس د ایدا سي د غرونو خلق د کلو خلق د سي ګټه باندې کینی صادر بیواچی کین نبی علی السلام کې ناس په دې کې ناس تو نو چې کاله کا سي ناس سيونو کا ا وخت قیمتي کو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته اقرا قران وای قران وای په قران وخت پاس کو قران وای وخت نه پیدا وای نو عبد الله ابن مسعود وای رضی الله عنه ما وتوي اقرا عليك وعليك انزل زده ته ویم حالان کې قران خو پتا نازل له تانو خو مونږی زده کړي نو زه څنګه ویم نو نبی علیہ السلام راته وې چې انی احب ان اسمعه من غیری زدا خو خومه چې د بل نه مورم ولی قران ویل جدا خوند او ریدل بیا جدا خوند دا جدا جدا ذوقونه دي او خوندونه دي ویل جدا خوان کوي او ریدل جدا خوان کوي نو د بل نه مورم کړه ځکه څنګه چې تلاوت قرت سره ثواب دی نو دا رنګ د قرت او ریدلم ثوابي نو یې بس ما وته قران شروع او بل د نبی علی السلام مقصد دی کې د شاګردانو ډاډه کولمو چې وګوره د قران خو ما نه زکه ورزي کنه څنګه چل ډاډه کوي او امتحان یې غشته چې سونه یې زده کړي نو نبی علی السلام ته وایا نو دی وی ما سورې نساء شروع کړه نو تراغه سړی راتلو پورې دغه وخت پورې زدي زه تر اور رسیدم قران مې وی فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وی بس چې دې زه تر ورسېدم نو نبی علیہ السلام راتوي چې قط قط قط بس بس بس وی چې ما بس کړل او مې قتل نو فاذا چې مکتل نو رایتو عینه رسول الله صلی الله علیه وسلم تزرفان د نبی علیہ السلام سرګنوخ کې روانه ولی د قیامت غ نقشه مخه تراله ولا چې د قیامت حالت او کیفیت او دارنګ د دې امت باندې گواهی نو نبی علیہ السلام په دې آیات باندې جړلیو د قیامت غ حالت مخه ته شو نو قران هم وای بخل کړي دی د علم د مال قیامت کې به پیغمبر او دای گواش یوم ازن پتا اورز یود الذین خو خیبا کسان کفرو چې کفر کړي دی سنه کړي دی د احکام د معاشري نه مې واسور رسولا او نافرمانی د پیغمبرم کړي دا بدعات بیا کړی هغه معاشره زندگی په خپل طریقه تیر کړی کفرو د الله حکم د معاشره نه مانا او طریقې وسر د رسول الله نه منله نو سبا غواړي یوم ازین یودو خو خیب غواړي بلو تو ثوابهم الارض ارمان چې برابر شوه په دی باندې د ازمکا زمکه سره ازمکا شوه لکه سوره نبا کې راځي کنه ها ها یا لیتنی كنت ترابا چې خور سره خوره ولا یکتمون الله حدیثا او نه بشي پټوله د الله نه اس خبره خبر بنی شي پټوله سوره مجادله کې وای پټای با 18 آیات او دلته او سورته انعام 23 کې وای نه بشي پټوله نو دا اصل کې مختلف منازل دي د قیامت کنه اول با دی دروغ وای مطلب دې چې راشه کې دي چې په دروغ باندې خبرو چلی نو اول حالت کې به دوی حق هغه اصل خبره بټي ا مجادله کې چې کوم وای دا غا اولنې حالت کله چې پوي شي چې راشه دا دروغم نه چلیږي نو بیا به رښتیا شروع کی کنه ولا یکتمون الله حدیث یا به وای یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا دا تعذیب للمؤمنین مؤمنان له ادب ورکي او یو امر مصلح بیانای دا باب د آداب نو نو ادب ورکي مخکې آداب بیان کړ کړ د علم آداب او دارنګ د مال آداب خرچ کې پټوي ما بخل مکوي نو دلتم باب د آداب نه ده نو د رب ادب د تخی د مال او د علم ادب خدیو پیجن خود رب ادب مو پیجن د رب ادب سره یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتا تعلموا ما تقولون د رب ادب دار مانزه ته ودرېږي نو دا وی چې د نشه حالت کې بني ولا جنوبن د پلیته حالت کې بني دا د عرب دا تعظیم نه خلاف دا چې سړی پلیته کې ودریږي او یا چې دینو د نشه په حالت کې ودری نو دا ادب ش د رب ادب او دلته د مونږه د طهارت مسلې خاص کر بیان شروع کو اشاره د دیتا چې د دینی امور د پاره فهم او بیداری او طهارت ظاهری باطینی ضروری ده ځکه د دین خبرې شروع وي دینی امور شروع د معاشره احکامو دا کوي دا کوي منافقان والا خوې مکوي دا بیان د دینی امورو نو دین باندې پویا او د دینی امورو د پاره ضروری شی سره فهم ده بیداری ده طهارت ته ظاهری باطینی نو زکه دا دا او د سو د منځ او د غسل تذکره راوړه نو امر مصلح هم دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة منی ذکیګه مانزه توان تم سکارا پداس حال کې چې نشکیه حتا تر دې پوری تعلمو چې پوی نشه ما تقولون چې سوای سو پوری په دې خپل خبره پویګه نه نو مونږ مکوا اسنه غډي وډي وې ځان ته کنزلو نه کې د دعا د دغه پځه ثواب پځه ګناونه ګڼ داوا کنه چې شراب حرام نو نو چې شراب لا حرام نو نو دا تدریجن په حرمت راغلو نو بقره کې ورتوي فائدې کم ده نقصان ډېر دی ذهن ولا جوړاو نو دلته په یو پابندی ولګول الکه د مانزه وخت کې مسکه نشه حالت کې نو دا روستوس پابندې سره عادت کوي او بل د مانزه ادب مو خو دی شو مانزه ادب دا دی چې سړی به مونږ الکه چې په دې مانزه پويږي کله سړی حالت داسې دی نشه کې دی یا داسې ګنګس دی چې مونږ کوي خو پويږي نه چې سویم دغه وخت یو مونږ نه کوي مانزه د پاره ضروری ده حتی تعلم ما تقولون چې دا زبېم سم جنابت حالت کې منیزه کېږي ځکه دا جنابت چې ده دام د بيد به حالت ته الله تبا پاک حالت کې ودرې طهارت کې وي پاکوالی کې وي دلته الا عابری سبیل حالت د جنابت کیه نمانځه ته بنی نږدې کېږي سو ورم چې غسل نه کړي الا عابری سبیلن داته استثنا انکه حالت د جنابت کیه خیر ده عابری سبیلن چې مسافر یې ها نو چې مسافر یې خیر ده سمانا دا مطلب دا شو چې ولا جنبن حتا تغتسلو الا عابری سبیلن نفنتذرو حکمه چه مسافر یی نو جنابت که خیر ده خو حکم یی روسته ووره را روان ده اصل یی دا ده کنه چه ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغایط او لامستم النساء فلم تجدو ماء نو فتیممو حکم یی دا ده الا عابری سبیل په دی طریقه استثناء ده د الا جنبا. عابری سبیل یې مسافر نو فانتظروا حکمه حکم انتظار کوي ادا ده چې وب نشته نو تیمم وا د سفر په حالت کې سفر کې کلوبني نو بیا د جنابت نه دغه تیممم کافی شو او تیمم طریقه خولې ده یا دلته دا عبارت په طریقه د بلاغت صنعت ال صنعت الاستخدام وته وی صنعت الاستخدام مختلف صنعتونه کنا یو ځل یو لفظ راغې یو معنا او بل لفظ راغې واپس تکرار نو بیا بل معنا دی ته وی تاسیس اولاد یې سنه تاکید نه دی تسنت استخدام وای یو لفظ دو ځل راغې تاکید ته جوړه دا بخی ک تاسیس ته جوړه تکرار وای د تاکید د پاره او کنه غ جدا معنی کې ودا جدا نوې تاسیس اولاد تک سنه تاکید دلته چون کې صلات دو دو ځل راغې کنه عبارت چې مونږ جوړ کو دو ځل او کنه لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا ولا تقربوا الصلاه جنبا نو صلات صلات دو ځل راغی د دې اول صلات نه مراد مونږ دی او د دې دویم صلات نه مراد مونږ نه دی مواز صلات ته مواز صلات مواز صلات څه ته وای جمعهتونه نو دا مانش چې یا ای الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم جنبا ایمان والو تاسو منی ذکیږي الصلاة اے مواز صلات هر څوک چې جمعات کې دی وده دی یا په جمعات په کمره کې وده دی او دته د غسل ضرورت شونه عابری سبیل له غسل لپاره به خامخ وځي بار الا عابری سبیل حتا تغتسلو وان کنتم مرضا ک بیمارانی او علا سفر یا په سفر یې او جا حد من منکم من الغائط یا راشی یو تن تاسو نه د غټو دسماتی او د سمات او لامستم النساء یا تاسو مس کړي خزه من یو ځای شوی خزو سره جما شوی او په دې ټولو صورتونو کې فلم تجدومان وبنمومه بیمار ده د بیماری وجه نشي استعمالوله سفر کې موجودی نه دي یا غایت یا جما نه پس وبنه ملاوي نو فلم تجدومان تاسو نه مهمه وب نو فتیممو نو قصد او اراده او کې تیمم وخه سعیدن طیبن په خوره پاکا په پاکا خوره باندې تیمم وای تیمم کې معنی د قصد او نیت پر تر سعیدن طیبا طیب پاک دی خو سعید ستوي وجه الارض بخاری معنی کړي وجه الارض ته د زمکه د مخ وګوره دین زمون تایید شو د احناف چې سعید صرف خورې ته نه وای تراب ته نه وای تراب نه ده دغه چې باز ویلی صرف په خور او په شګ کېږي بنور زه تیمم نه کی زمونږ د احناف مسلک دا د امام نفع چې من جنس الارضی من جنس الارض نو بخاری معنا وکړه سعیدن وجه الارض د زمکه دا تله د زمکه دا مخ ناغه سره که شګوا که خوروا که کانو او که هر د زمکه هغه شیو چې من جنس الارض بس اټول پکې را اج وجه الارض د زمکه د جنس نه بس او جنس الارض سي چې په ویلي کولو نه ویلي کیږي او په سوځولو نه ایره کیږي نو دا من جنس الارض دی جنس الارض دی کنه خاور سوځي ویلي کیږي ایره کیږي کانه ګټه لوټه نه اغا نه ویلي کیږي لکه د اوسپنه او پلاستیک او نه ایره کیږي په شان د لرګي دا من جنس الارض نه من جنس الارض هغه دی چې کانه ګټا لوټا خاورا شګا دا شینا دا په اور لګیدو سره نه رکیږي او نه ویل کیږي همغه شی دا من جنس الارض نو دا ټول بګی رااله نو تیموم وخه پاغه ډاګه پاکا پتلی پاک پزمکه پاک خوره پاک فمسو بیوجوهکم طریقه دا ده مسو کې په خپل مخونو وایدی کوم په خپل لاسونو مخ لاسونه مسکه بس یو سره نیت ته دویم خوره باندې لاس والو سره مخ راخ کلی او دویم په لاسونو راخ کلی ان الله بشک الله کانا عفوا غفورا هغه عفو کون کې مهربان پکار خو او دسو غسلو خودل ته عذر ده نه الله معافي وکړه بس د خور اجازه ته درکده تیمم علم تر ال الذين اوتوا نصيبا من الكتاب دې زنوس زجر اهل کتاب او ته دی قبای منافقان له مرګ د معاشره احکام بیان شي وی منافق په عمل نه کوي چلول کوي بخل کوي کنه چلول دی او آل کتاب ایت انکار کوي نو آل کتاب مليان لزجر يهود له علم ترى آیات تنینه یعنی ته خبر نه ال الذين دا کسان نو تو نصیب من الكتاب چې ورکړې شوی ته برخه د کتاب د کتاب سره برخه ورکړې مولا ګوټه غونته دی او تو پوره مولام نه یشترون ضلالا دوی غوره کوي گمراهی اخلي و یریدون اراده لري ان تزل السبیل چې تاسو هم گمراه کی د سمیلارنه په يهودي مولا کې سي د ظالمي او مزلمي خپلم گمراه نور خلکم گمراه کوي نو د دې قبایح وکي یو او تو مولا ګوټه دی نیم نیم ګوټ پوره علم والا نه مولا ګوټه غونته علم یې پوره نه دویم یشترون الزلالا دریم انتزل السبیل خو الله والا عالم باعدائکم الله خپو دې تاسو په دشمنانو الله پیجنې دا تاسو دشمن يهودي مولا بدعتي مولا دا وي تاسو دشمن نه دا تاسو دوست کې دې نش وکفا بالله ولیا او کافی دې الله بچکون کې او دوست الله سره دوستانه او کې د دې بځای وکفا بالله نصيرا او کافی دی الله امداد کوونکې من الذين دا من الذين بعض دا کسان هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه بل صفته قباحت دا سه خلق دي يحرفون الكلمه بدلی اړي الفاظ لرا ام موازی د خپل مناسب معناګانو نه حاصل معنی بد اړی الفاظ ام موازی د خپل مناسب معناګانو نه غلطه معنا کوي تحریف معنوي کوي یا اړی حکمونه ام موازی د خپل زینو نه د زین حکم واړی کوم حکم لیکلی هغه په ځای التبولی لیکي لفظي تحریف شي ويقولون وي سمعنا مونږ اورېدلې دا الله حکم خو اسوینا زړه کې وي نه منو یا دا د عیسیان حکایت دا دا دی د نفس او د زړه نه تعبیر کوي په خله نه وي خو زړه کې واسوینا او بل سوي واسما وور پیغمبر غیر مسمعين په داسې حال کې چې ته ونرول شي دو سګورا دو مقصه د دوی الفاظ ټول مشتبه الفاظ ګډ وډ الفاظ واضح الفاظ نه وي واضح الفاظ ځکه نه وي چې په دې مشتبه الفاظو کې د دوی خپل دنه هغه خباست باطینی پروت ای پکې خپل مقاصد دا دعایه کلمم دا او دارنګ دا خیریم دی دعای شرم دی دواړه مفهوم او معنا تر اتل کله راینه چې مشتبه واسما غیر مسمعين زما نه خو دا ده اے دا پښتانه خبره کوي محاوره د پښتو پیژنې بیا به پويش دا خزه کله کله دوا کوي زبچی الله دی وی د بد आवाज نه او د بد اواز نه دی وی ساته د بد اواز نه نو دا مطلب د واس ما غیر مسمعين پیغمبر خ خبر اور او غیر مسمعين بد دی و نری دوایه کلمه شو خو دی بنیت سو واس ما بد اور او غیر مسمعين اډو خو و نری زړه کې بنیت داو لکه د لې دا راعینه پشان واسمع غیر مس صحیح مطلب همو خود دی غلط مطلب همو صحیح مطلب خداو واسمع خ خبر اور غیر مسمعن او بد आवाज او بد خبره د تعالی و نه ری دعایه کلمه شو خود دی بنیت سو واسمع بد اور او غیر مسمعن اړو خو و نه ری خ خبر دلرانیش وراینا او دغه رنگ لفظ دراینم وای خو په دې الفاظو سره سکی لین به السنتهم لی اللسان لی اللسان د دې کار جبل تو ورکول په جبه دې تو کې خپل بڑاس او غصه استل دا د يهوديانو بدعتيانو کار راینا کې به غلط مقصدو دا به ډیر د انصاف خبره وا یا اقوم په معنا د خبرابر د شرع سره اقوم ډیره خبرابر و د شرع سره شرع سره دا الفاظ برابرو ولکن لعنهم لیکن ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړي په دی باندې الله به کفرم په سبب د انکار د دوی چې لعنتیان شنو سوته د صفا الفاظ توفیق نه ملاویږي فلا یمنون ایمان نروړي الا قلیلا مگر لګ لګ سمانا الا قلیلا اے وقتا قلیلا ایمان نروړي مگر لګ وخت لپاره ظاهری سو وخت لپاره من نه من نو کې چې لړ شي بیا واپس کفر او یا ایمان الا قلیلا ای ایمانا قلیلا ایمان نه وروړي مګر لږ ایمان وروړي ټول خبره نه مني یو خبره نیمه مني ناغلق خو قبول نه دی ولی ایمان څه شی دی او بسیط شی دی نو پای کې قلیل او کثیر نه دی ایمان ایمان نه دی یا ایو الذین امنوا ایمان والو اوتل کتاب یا یا الذین اوتو الكتاب اے کسانو چې ورکړې شوی د ته کتاب امینو ایمان راوړې یعنی مولیانو ایمان راوړې بما پا کتاب نزلنا چې موږ نازل کړي د مصدقا تصدیق کوونکې د علم دا کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي دا کتاب قران باندې ایمان راوړې من قبل ان نتمس وجوها مخکې د هموار کولو زمون وجوها ستاسو مخونو لرا مخونه به د الله هموار کی نو مخونو هموار کولو نه مخ کې مخ کې ایمان راوړ یا ته مراد قیامت ته قیامت چې قیامت کې به د الله د شکلونه بدل کی نو چې سباله د قیامت کې شکل بدلیږي نو نن راشه ایمان راوړه من قبل ان نتمس وجوها مخکې د هموار کولو د مخونو نه مخونه د الله بدلی او حسن بصری معنا کوي انت می سوجوهن وای طریق ترقی بندې دل او تنزل تراتلل دا معنا من قبل ان نطمس وجوها مخکې د بندیدو د ترقین او تنزل تراتلونه ترقی مدری که ایمان راونړی ترقی به مدری ولی دا خو د یهودو مليانو ترقی کړي وا یو شان او مقام او عزت او د مدینه په معاشره کې نو که ایمان امرو نړو نو سبي تنزل برازي خلکو باندې مخ وړي نو دغه سیو شو خلکو ته حقیقت ښکارا شو بیا په خلکو لعنت وي دا سې د بدعتي محالتي کن بدعتي ټول عمر بدعت کړي حق پټ کړي مسله نه بیانای او چې حق پرس راشي نو ا مسله بیان کی نو خلک پوي شي نو دله پکاري چې د حق مرګرتیو کی نو ترقی به مخ کی او کنه د حق خلاف کی نو ترقی ودري خلک ورپسې بده نه دی لری کمړه وای ټول عمر راته دا سره دوکه وکړه دین ایران پټک نو دا مطلب د ترقی ودریدل ترقی ودریدونه مخکې مخکې یا دنیا عذاب ته مراد په دې او دم ایمان با انت می سوجوان دنیا کې به مخونه بدل شي شکل به مسخش نو فنردها وبګرځو دا علا ادبارها علا ادبارها یعنی پشان دا شاګانو سټونو څنګه چې سټم وار دی الله به مخ داسې اموار کی مسخه وي او او نلعنهم یا بلانت کو په دی باندې کما لعنا صاحب سبت لکه څنګه چې مولانت کړو په خالی والو یا د خالی والو غونډه لعنت بر باندې وشي علت وای چې وکانه امر الله مفعولا دا د مخ کې هغه علت وای من قبل ان نتمس وجوها مخونه بم هموار کو دا مخونو هم امار کې دون مخ کې مخ ایمان راوړی ولی ودا مخونه همواری وجدادا چې ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک الله نه معاف دی په شرک مبتلا دی نو دی وجنه الله به مخونه همواری ذلیل کوي مسخ او شکل به مسخ کوي یا به آخرت کې ول الله سزا ورکړي نو دا د مخ کې د دې مخونو اموارولو علت او وجه ان الله بشک الله لا یغفرو نه معاف کوي نه بخیان یو شرک وی چې شرک وکړي شي الله سره و یغفر ما دون ذالک او معاف کوي لاندې او کم د دې شرک نه لمن یشا چاله رچو غواړي ما دون ذالک د دې شرک نه لاندې شرک نه لاندې ګناه ده هغه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي کله دنیا کې نه یادې دنیا کې خار سم معاف کوي شرک کفر نه تو وباسي دا د آخرت خبره کوي شرک سره دنیا نه لاړ نو شرک نه معاف کوي او کو ګناه سره دنیا نه لاړ نو د الله معاملې ده نو کې دې شي چې الله یې سکی معاف کی او شرک نه معاف قانون دا د شرک نه معاف عام ګناه معاف کوي که وغواړي اچي چاته وغواړي هم لمن یشا چې څوک ډاډه نشوي چې زمونږ عظیم الله غفور رحیم دی نه نامخ کیوي کنه چې ایمان ستوي بین الخوف والرجا یربمی سبت یې معاف نکي چاته سبت ده چې زماغه ګناه معاف کوي که نه معاف کوي نو ډاډه کیږي د نه لمن یشا او کوي ګناه بیا معاف کوي او په توحید خې معاف کوي دا یو حدیث راځي او عجیب د امید حدیث ده بخاری کې مده چې ایت حدیث کنف وای چې د قیامت پر ورځ با وی الله په یو بنده باندې د خپل شان مطابق دا سلاس واچي کنه سړی بل چالاس واچي رواني دا چې به روان کې ورته دا دا دا دا دا دا ګناونه دي کړیو کنه او الله کړیو دی وای جوړې بسوس خو غیر شوم کنه یا الله وتی چې زما اپ میک تا زما توحید منل دا شي می الله دې موږ سره دغه سي معاملو کې یې نور خو ګران نه نه دا ډېر د امید حدیث خو هغه په شرط د چې شرک نه کړي نو بخنه به کوي خو لمن یشا او ځا پته نه چې چاته وي شای من یشا بسوکی خو ګناه معاف کوي قانون دا دی چې سره د ګناه سره تللی دی او الله مهرباني کوي ته یې سمړه معاف تا توحید منلو تا چې د توحید او د دین کار کړو زړه ګناونه واړه واړه معاف کیدیش خو شرک نه معاف ومن یشرک بالله چا چې شرک کو په الله فقد افترا یقینا د او تړه جوړه ک اسم عظیما ګنا ډیر لویا ډیر لویا ګنا وک لکه سوره لقمان نه هم آیات کې راته کنا ان الشرک لظلم عظیم نو دلته سوی ها ان الشرک لاسم عظیم شو لوی ګنا ده لوی ظلم ده دلته موږ رسول نساء 48 کې زما د شیخ نقطه وره شیخ کابلګرام رحم الله بوي وګوره داسې آیات سوره انعام کې پکارو زور سره شرک رد چرته شوی سوره انعام یا سوره مائده کې پکارو یا بلبل صورت کې چې کم کې د شرک سره زور سره رد ده دلته د شرک رد خو نه دی دلته خو د سر رد دی د اسلام معاشره ده او د غلط معاشره او د غلط نظام رد دی اشاره دیتا ابوي دا آیت دلته راوړو دلته د نظام بیان دی مطلب دا چې څنګه هغه شرک ناقابل معافي دی نو د الله د نظام مقابله کې د بل نظام منلم شرک دی ولې نه معاف صرف الحاکمیت او نظام او حکم ځکه ان الله لا یغفر ان یشرک به دا خی چې نام شرک دی انا چې دا جایز دی نو دا آیات وی ذکر اور علم تر ال الذین یزکون انفسهم دا نور قبایح بیا بیان اید دوی علم ترای تنه خبر دا کسان یزکون انفسهم چې پاک پاک کوي خپل ځانونه د توي داوا دا تزکیه چې تزکیه داوا زه ډېر پاکم په لمنه میمونس کی وی ځان ته پاک وای الکه ځان مستا یا ځان ته پاک موایا بل الله بلک الله یزکی پاکی میشا چاله رچ غواړي پس په قران پاکی په توحید پاکی تاسو کې نه قران شته نه توحید ته شرک اخته یو مونږ پاکیو نه پاک نه ولا یظلمون فتیلا او ظلم به نکړي شي په دی باندې فتیلا په اندازه داغه بته او تار د کجوري داړو کې قران کې کجوري متعلق یو درې الفاظ راغلي دي وصل سلور دي قران کې د درې استعمال او دا الفاظ د قلیل مقدار د پاره د عربو محاوره کې استعمالي عربه محاوره کې د قلت د پاره استعمالي یو توي فتیل او ډوکې چې سړی راوالي نو پکې داسې او شګاف دی داسې او پای کې داسې ناره غونتی بته غونتی خدا دې لمده کجوره کې دونه نخ کاری چواره کې خي چوچش اوچ کجوره کې داسې نره سپین تار غونتی په دې شګاف کې داسې په یړو کې کې دې ته سوي فتیل وای بل د کجورې نه غیر چا پیره یو جلې کله په اډو کې پورې او اکثر هغه غوخه سره لاړ شي کنه د کجورې هغه کم مغز دی هغه سره دغه ته ویل کیږي قطمیر قطمیر دغه دی او دریم دی نقیر د دې کجوري اډو کې پشا باندې دا سی ورکوټ غونته ټاکه دی دا سره نقیر او سرورم سغروقو دا ستوي دا دا کجوري د دې سر د پاسه چې کومه ټوپه پرته چې تاسو دې وغورځوي دا په الله سیل لګولې چی دي دا د کجوري باندې سره سیل دی اسو ګره پیپسی وغیرہ بوتل نه سړی سر لري دا د کجوري سر دی دې ته صغروق وای دا مرکوټه دی او قران صغروق نه دی استعمال کړي خو د عربی محاوره کې د قلت د پاره دا سلور شي نه استعمالي عرب د قلت د پاره دا بیان یو شي قلت بیانې نو نقیر فتیل قتمیر او سغروق قران دا درې استعمال کړ نو دلته وای دا نور چې کم زیرا شیل ته تشریک ولا یظلمون فتیلا په دی با ظلم زیاته ونه کړی شي پاندازه داغه تار پاندازه داغه بته د کجوري دا ډکی دون غنره تار غونتم زیاته الله وی چا باندې نکو انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګوره څنګه تړي په الله باندې دروغ پاک ندی او وی پاکم او پاک کول د چا کار دی بل الله یزکی من یشا پاکول د الله کار دی د الله نه دی پاک کړي په قران او توحید او ایزه پاکم نه پاله دروغ وي الله درو ځکه دا پاکول خدا الله یو قسم لدا کامیابی او د پاس کېدو سره سرټیفیکیټ دی نو یو الګ پاس نی او په استاد دروغي استاد پاس کړي دروغي وې په استاد الله ایمانه ده پاک کړي ما ولې تزکی سرټیفیکیټ نه دی ور کړو دی وای ز پاکم وکفا بی اسم مبینا او کافی دې دلر دا ګناه کارا دا دروغ کاره ولا بس چې په الله دروغ وای پاک نه دی وای ز پاک علم درای تنو ګورې للذین کسانو ته د نور قبایح مخکې ویلو سو شویو تقریبا نو لس شویو کسو نه هو لسو ولا یؤمنون الا قلیلا لسم او الی الذین یزکون انفسهم یولسم چې دا مولا ګوټي اهل بدعت يهودي مليان يومنون بالجبت دی یقین لري بالجبت په کوډ منتر او طاغوت او غیر الله باندې په کوډ منتر او غیر الله یقین دی پغی یقین د دې معنی خو مفسرین مختلفی کړي دي موږ بس حاصل معنی کړه کوډ منتر او دارنګ طاغوت غیر الله مجاهد معنا کوي جبت سحر ته وای منتر ته وای او طاغوت شیطان ته وای امام مالک نه نقل دي جبت بوتان دي او طاغوت هر معبود من دون الله ته وای طاغوت هر معبود من دون الله چې د الله نه سیوه عبادت کی الوسی معنا کوي الوسی روح المانی جبت بوتان او درگاونه مراد دي درگاونه او بوتان او طاغوت دا منجوران دي چې پکې کوم ناشتي بس دار چا مفسر خپل رائے ده بس خو مونږ ته لنډه معنا وکړه بل جیب کوډه منتره او تاغوت غیر الله او یو نه خو خیداش کوډه منتره او غیر الله یقین ده دا شانی ورود صدارنګ ده اگر چې آیات عام ده دا کعب بن اشرف مولانو دا د پیغمبر غټ دشمنو نو د تلو مکی والا لا مکی ته تلو نو مکه کې مکی والا سره خبرې اترې کړې دا مولوی سے براغوسته او د پیغمبر مقابله لپاره د شي کنه حق پرس مولای نو دا مقابله کې بدعتي مولا راوي چېرې کده پیردو کی کنه نو کعب بن اشرف مولوی صاحب راغی مکه ته نو د نبی علی السلام خلاف بیان وکړو ويقولون دوی دا مولیان للذین کفروا کافر توي ابو جهل دی ته وی مکه والا ته چې هاولای احدا دا د مکې دا سرداران مکې والے راغون کړیو جلسه وا عوام ته وای هاولای د ابو جال او د شیبه دی احدا دا خلار مندون کې دی من الذين امنو دی په هدایت دی من الذين امنو د مؤمنانو نه سبیلا په اعتبار دلار الکه د دې سرداران ومنه دا د دغه مسلمانانو نه ډیر خدي د دې د دین او لار سیدا دا چا تقریر کړو کعب بن اشرف مولوی صاحب د پیغمبر مقابله چې دا تقریر وکړ ابو جهل دی او دی وته وی صاحب د خلکو یقین ناراض او چې مړه دا خو اهلی کتاب مولا دی اسی خبرې کوي نو که چرته ته د بیت الله تراله زمون دی بوتانو ته دا سجده مجده وکړو نو دی به یقین شوه دا څه خبره نو لاړ بوتانو ته سجده وکړه یومنو به جبته و طاغوت ده هری نو بدعتیو سم داسې کوي تقریرم کوي او بیا د موحدینو مقابله کې شرکم کوي چاو دا خو جایز کار دی نو دم دا لوبه وکړه نو علم تر تنو ګورې للذین کسان ته اوتو نصیب من الكتاب چې ورکړې شی ورته صبرخه د کتاب نه یومنون به جبته یقین یقین کوي په کوډو من تر و تعود غیر الله ويقولون ویل للذین کفروا کافر تا مکی والات هاولای دا سرداران د مکی احدا ډیر په هدایت کې من الذین امنو د مؤمنانو سبیلا په اعتبار دلار خدا خبره په زد او حسد بنا وا اولایک الذین الله وی دا خلق دی لعنهم الله چې الله په لعنت کړي دی پینځل لسم نخه و مې یلان الله پچا چې الله لعنت کی فلن تجد له هرگز و پیدا نه کې دلر نصیر امدادی ام لهم نصیب من الملک الله وی حسدیان دی خدا خدا چې دا نبوت او باچې د دی لاس کې نه ده بلکې بلکې دا خدا سي بخیل او کنجوسان او حسدیان دي که دوی سره سوي دونه به چاله سنو ور کړی خو خدا چې د اختیاري نشي ګینه کده بدعتانو مولیانو په اختیار کې وینو د حق پرسو به علم نه وکړي په دې د علم نه پرځو کېده چې دا مولاش ولی یریږي چې مولاش بیا و مال کارو ګوري دی به دونه چاله سنو ورک خدا خدا چې دا علم باچئی عزت د دی لاس کې نه نه یعنی دی خو په حق پر سن پیرزو کېده دا ولی وی حسدیان دي کنه هم یحسدون الناس آیا دوی حسد کوي د خلکو سره مؤمنانو سره علامه پاک سبحانه اتاهم الله چې الله ول ورکړي من فضل د خپل فضلنا الله ول خپل فضلنا قران او علم ورکړي دی دوی سر په حسد کوي چې دا قران ولی وي او دا خلک وتولیناست نو په دې باندې د حق پرس سره حسدي د دې اشاعت د علماء سره ځکه حسد دی چې را د دې څنګه د قران او د دنیا وتناستره ځکه دوی له خونه ورزي او نو ورته سوکینی نو نور خلک هم دې منې کوي یو مولوی صاحب را خبر کوله وی مدرسې یادولوي الته طالبانو لدا ذهن ور کوي چې دا د شعبان او د رمضان دا میاشت چوټیانی چې دي دا د درسونو لمزه دا درسونه پاره نه دي دا چوټیانه د مور پلار خدمت د پاره ای خدمت کوي د مور پلار مور او پلار مقصد نه دی مقصد یې سره چې د قران لرانی شي مور پلار خدمت دا د مور پلار خدمت د پاره تاسو یې دورو لځه نو د حسد د اصل کې حق پرسوسه ته پته لګی چې قرآن ته کینا اصل نو بس زمونږ د موټي نوځي دي خو موټي کې ساتلی پنځه کې حقیقت و تخکار کې فقد اتینا آل ابراهیم یقینا مون ورکړو ابراهیم والو تعالی کتابه کتاب کتابونه ول حکمت او پیغمبري واتینا ورکړم وتملک نظیما بچی د دنیا عملویا دا خلافت ته کنه خلافت مل ورکړي مطلب څه چې د حاسدانو در اصل کې دا حسد چې کوي د دې اصل اعتراض په الله دی په الله اعتراض کوي ولې د علم ورک ولې د دا ورک الله وی دا خو زما کار دی حسد کوي اعتراض په الله مکه ابراهيم عليه السلام لم دا ورکړي ساسونی کو فمنهم بعضی پدی کی منغو امن به چې ایمان راول پدی کتاب ومنهم بعضی پدی کی منغو صدانو چې بن شو د الله د کتاب وکفا به جهنم سیر او کافی ده جهنم له سوزونګه جهنم سوزونګه دوی د پاره کافی ده دوی په پیوس وځي ان الذين كفروا بآياتنا تخويف اخروی یقینا کسان چې کفر کړي زمون پایاتونو د انتظامی آیاتونه نه مانی یو سرمنه سوځي نو بل به ته چړاوي ولی کدا یو سرمنه او سوځي دا نو بیا خو ورپسې غوخه سوځي کنه او غوخه پسې با اډو کې وسوځي نو بس ختم شو نو سزا م ختم شو اوس چې سرمن سوځي وته بل چړاويږي نو بیا سزا نو بل چړاويږي بیا نو وزده جمع ده او سزا همیشه را دا دې د پا خدلته یو خبره چې دا سرمن اوس وځي دا څه مطلب غیرها غیر د هغه صفت نه غیر د هغه صفت نه امخ کې صفت سو سټکوره اول الله دوباره تازه کی نو چې تازه شي نو بیا سزا شروع شي سوځي نه هغه سټکوره واپس سمي بیا سوځي بیا داسې طریقې ليذوقوا العذاب دا ولي کوي دې د پاره چې اوسه کې دی عذاب همیشه همیشه سزا شوري ان الله بشک الله کان عزیزا زور او حکیما حکمت والا او زده مقابله کې بشارت منون کولا والذین کسانا منو چې وی منل دا احکام د شپارس د معاشره او د تدبیر منزل چې سوری کنایه دی د آرام نه، ولې سوري سره لازم څه شی دی؟ آرام، نو آرام دی. وجه دا ده سوری چرته راځي؟ سوری خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې رڼا نه پنا راشي لکه مثلا دلته لیټ لګېدلې دی او د دې پیلر نه هغه اړه ځای سوری جوړ شوی دی ولې هلته رڼا نشته د 58 آیات نه 134 پورې دوی مې صدا په دې کې اته احکام درایي سیاست مدني هغه بیانایي چې ملک کې د حکمران په دې اتو احکام سره د ملک نظام وچلي سیاسی نظام معاشره درسته شي یو د عوامي سطحې وه، عوام دې دغه شپاړس احکام خپل منځ کې عملي کړي او حکمران له پکار دي چې ملک کې دا اته نافذ کړي. بقره کې څو وو؟ بقره کې دا سیاست مدني څلور وو، اته دا شو، داسې شمېره بس دا جمع کېږي. نو بهرحال او د تدبیر منظر هلته څو وو؟ اټاره او دلته شپاړس، داسې ګوره بس. حکمران او سلطان پکې او خلیفہ پکې او داغه به د ټولو نه اول کار سی دا دوه کارونه یو با رعیت ته حقوق ادا کوي دیم به نظام عدل نافذ کوي ملک دا دوه خبرې بنیادی اولنې کار ادا ده سیاسی نظام راغې ریاست وجود تراغې خود دې حاکم خلیفہ کار سره ادا الحقوق للرعیه او قیام نظام عدل دا به د کار ان الله بشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته حکمرانانو ان تعد الامانات چې تاسو ادا کې امانتونه حقوق الی اهلها خپل حقدار او رعایت ته رعایت ته حقوق ادا کې او حقوق سری نو ابن کثیر وی وی یعم جميع الامانات الواجبه تمام امانات واجبه دي علی الانسان من حقوق الله علی عبادی و حقوق العباد حقوق الله دی او حقوق العباد ټولو ته شامل دي خدا حکمران په برخه دا بیا چې رعیت ته به حقوق ادا کوي هغه حقوق څه دی هغه وی دا دی تعلیم دی صحت دی دین دی دا شي نه دا ضرورتونه دي انسان سیندی صاحب تل ته یو تعبیر کړو روټي کپڑا مکان دا ضرورتونه مطلب د انسان دنیاوی ضرورتونه چې سونه د وسی معاشي ضرورتونه تعلیمی ضرورتونه دا د فلاحي ریاست کاری فلاحي ریاست ته اشاره وکړه فلاحي ریاست اسلام کې د ریاست تصور دار چې دا به اسلامی فلاحي ریاستی عمران خان صرف چغواله د مدینه غوند فلاحي ریاست جوړو نو ټیک د مدینه غونته فلاحي خو لیکن د مدینه غ صرف فلاحي نو غ اسلامي فلاحي اسلامي بم یو سبي فلاحي ویلفیر سټیټ دا نن سبا د دنیا اصطلاح ده نن سبا دنیا کې د اصطلاح چلیږي چې دنیا کې به حکومتونه څنګه وي ها کامیاب حکومت هغه دی چې هغه ویلفیر سټیټي صحیح ویلفیر سو رفاهي عوام له حقوق ورکی عوام خوشاله کی د عوام د حقوقو خیال وساتي روزګار ورکی تعلیم ورکی صحت ورکی د خوراک کاک د رزق روټي کپڑا مکان دا غي تنظیم ورو کی چې سونه وشي دا با د ریاست ذمہ داری خدا ویل پر سټیټ تصور چې دی پیش کوي دا دی اوس وی قران سور لس سو کال مخکې حکمران د ویلي دي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها ست اشاره ده ویلفیر سټیټ دا د حکومت کار قران دا سی وایي چې غي پی وخه او غي مقابله وکړي کنه ټکی رو باز نه دا سره ویلفیر سټیټ ته اشاره حقوق دي تعلیم دی صحت دی روزګار دی دا ټول شي نه دا ویلفیر سټیټ قران دا ویلی نو پیغمبر و په عمل کړي کنه ها کړي دی بخاری کې حدیث دی بخاری کې حدیث دی یو ځای کې مې بیان کو بخاری حدیث مې نه زمون علماو کې یو خ نامی ګرامی عالم شول حدیث ته چې را پاسې په تندې خپل کړم وې دا حدیث خور و حدیث مال مخې لراځي خو دا سه په نوم پیدا تا چی وې چې دا مطلب دی هغه د ویلفیر سټیټ بنیاد مړه تاسو ووټ ته لاړ شئ امانت دی که نه دی زمونږ په نیز شته نه نو امانت د کوم ځای نه شو دا خدا هغه چا په نیز به امانتي چې څوک دغه طریقې ته جایز وای مونږ یې نیو قائل پرې ده امانتونه بهرحال اما ووټ مو آیا زه د وای د رائے ورکول نو ټیک ده شورا د رائے د امانت ته صحیح ځای کې استعمال او که چرته دا غندونه تلری شي چې کوم نمون خلاف یو جمهوریت نظام مغربي نظام نو کو شورا ناس ترا او تاسو امیر منتخب کوي او پکې دا رائے رااله لکه دا رائے چې مون ورکو بیا به د خپي چې مال رائے رانکړه او دلې ورکړه نو دا سبو کو چې دا رائے به خفیه ورکو بس ار سړې دی دا درې کسان دي په دې کې د نومولي کې چې ستابه او په کاغذ ونی ولته کې خلوغی نه بیا وک نو سبي جایز به کنه چي د قوت جایز دی لکه راي کنه خدا مونږ چې خلاف یو مونږ د مغربي جمهوریت دی طریقې کار چې دا ډیر مفاسد لري خبر ځان پوي دا کاغذ او ووټ چې دا په خپل ذات کې قباحت لري دا خو ته موي کته شورا کې ناشتي او کاغذ باندې ولي کې امیر رائے نو سبي جایز ده کنه جایز ده دې ته څوک هم نه جایز نه وي دا صرف کاغذ په دې خپل رائے ورکول دا ګناه نه ده خو موږ وایو چې دا کوم مغربي جمهوري نظام دی چې په دې کې د ښځې سړي فرق نشته د عالم او جاهل ووټ پکې برابر دی او دا عجیبه اکثریت ته جمهوریت اکثریت ته وای چې مثلا 100 اوټونو 100 100 اوټونه په 100 کې 51 یو واغشتل ابل ته سو پاتې شو 49 چاو غټلا نو دا د اکثریت حکومت شو ها هغه 49 شو ټول پکې دا ټول تعرضونه او مفاسد دي او زمون یو عالم تیر شوی نیلوی سے بدا کیسه کولا اوی وی میرے نام کا ایک عالم گزرے تھے مولانا محمد حسین حکم محمد حسین دا محمد حسین نیلویو اسو تاسو اسکول کې ویلي کتابونو کې مولانا محمد حسین آزاد یاد شو اغا یو ځل روانو چرته سفر تاسو مال رخ بل خوا کنه دا چری کنه بیا وی سبق نه ختمي مولانا محمد حسین آزاد چې دینو وای چرته ټرین کې روانو گاډي کې ریل گاډي کې سفر کاو اتفاقی و سر سر سید مدخان په گاډي کې یو ځای شو پر ریل کې نو په دې باس شورو شو په جمهوریت باندې اخو چونګې د مغرب قائلو سر سید مدخان نو په دې خبره وي جمهوریت شته او نشته ده کنه دا مغربي جمهوریت ما نو محمد حسین آزاد د سرسه مدخان نه تاسو کو چې جمهوریت ستوي وې دا د اکثریت حکومت ته وي د عوامو اکثریت حکومت اکثر رائے اوې خان عجیبت انداز بل سره چلولې اوې وای دا راته وایه چې تا نه تپوس کوم په دې دنیا کې د خلکو کې عقلمن پوهان عالمان تعلیم یافته ډیر دي که جاهل او ناپوه او قمقل ډیر دي نه وی ښکار خبره ده چې تعلیم یافته کم دي عالمان کم دي جاهل او قمقل بی وقوف ډیر دي نو یی مولانا حسین وته وی چې ښا جمهوریت اکثریت ته وی نو مطلب دا چې جمهوریت د بی وقوف حکومت ته ویل کیږي د قمقلو ځکه قمقلو نه پویا هغه طرف ته ډیر شو کنه په ګډيري کنه نو وزغه ده نو خزا بهر حال خبرم سکولا انت او دلمانات اله له ما ویلفیر سټیټ دماغه دغه مونږ ګډوډ ک زبر حال ردم قران وای ان تو ادل امانات اله اهلها ما وی قران وی ویلفیر سټیټ وای حقوق بریت تور کړی کی پیغمبر ریاست قائم کو اول حکمران سوګ دے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دے نو په دې به عمل کړی کنه کړی دی بخاری کې حدیث راځي د نبی علی السلام دا طریقه وا چې کله به وی جنازه رااله تپوس وکاو قرض پښتا یا رسول الله نه خرازه چې مونږ کچا وته په د قرض ده نبی علی السلام صلی علی اخیکم پرورم کوي جنازه زنه کوم قرض ده پر ده حق ده په دې کې یو ورځ بخاری کې حدیث راځي نبی علیه السلام یو جنازه رااله او دغه دوران کې نبی علیه السلام ته پوسو قرض شته دی وی آو خسی پریخی دی چې قرض سیادا شي یا رسول الله اسم سمال ماتم نشته ښا صلو علی اخیکم روان شو پدې کې صحابي د ابو قتاده رضی الله ورمړ یا رسول الله زمون دارور د خپل استغفار او دعا نه محرومه وا قرض به زه ادا کم ادا کوي او خرازه چې مونږ مونږ وک جنازه وکړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازې نه بعد اعلان وکړ دا د پیغمبر د ویل فیسټ بنیاد دی د قضیه کې نبی علیہ السلام او فرمایل آینده وره سوک چې مړ شو من ترک مالن وعلی فإلی ما ته رجوع کې چې یتیم ولو پالم او قرض ادا کم او یا وعلی د دې ذمہ داری په ما تاسو ویلفیر سټیټ بنیاد دې په دې ما او بیا نبی علیہ السلام وکړه حدیثو کې شته خو موږ دي شي د خیال نه نبی علی السلام بیا وکړه دا څه به کول تپوس وې کو قرشتا وی او خزا بیت المال نه بادای شي راځي جنازه بیت المال وجدا واغه اول زکا چې هغه وخت کې لا بیت المال قیام نو شوه لا دون غنیمتونو مال نو راغله کله بیت المال قیام شو بیت المال نه دا شې شوروش دارنګ یو سړی بچرتا غربت او ضرورت او امم پیغمبر لرات د یو صحابي و خروک شوو او خروک شو نبی علیہ یا رسول الله او خمر روک شوو سفر کې نشته ورکوه وګوره روخ روک شوو د پیغمبر لراځي ولی ویلفیر سټیټ دی او یو بل ته یا رسول الله اخرا کوي زه د اوخ بچي بدر کم کله مزاق هم کاو کنه مزاح مزاق نه مزاح مزاح بم نبی علیہ السلام دا مزاحي خکل کله مو مزاق وای مزاق غلط شه مزاق اړاولی مزاح یعنی خوشتبی نو مزاق نه مزاح مزاح جائز ده پیغمبر کړي ده مزاق نه جائز ده نو کله کله مونږ مزاح کو نه غي نس جوړ شي مزاق شي نو بیا جنگ جوړ شي وله نجیما خو غپ لگاو نه غپ ته مزاح ده مزاق تور سره ځکه ته جنگ جوړ شي نو بهر حال نو نبی علیہ السلام هغه صحابي ته وی چې دا اوخه بچي بده هر څه په اوخه بچي سو کوم ز سفر لازم کنه نه خیر د وخي او بچي بدر یا رسول الله تمالوخي بچي باندې کوم سفر لازم نبی علیہ السلام او توخاندل دا هر اوخ د اوخي بچي کنه ارنګه خزه چراغلې ووي بډایګانې وا جنت ته نزینو مزا نو بهر حال دا ویل فرست او په هغه ویل فرست باندې مزید کار مخ کې بیا چا کړی دی خلفاو خو کمال ته عمر رضی الله عنه رسول دی دیو جنا دنیا د پارا ویلفیر سټیټ نمونه د عمر رضی الله عنه دا ځکه په دې ملکونو کې مغرب کې ویلفیر سټیټونه دي ناغي عمر لاز د عمر قوانین التنافس کړي نن سبا چې برتانیا او په دې امریکا و غیره کې دی بنفټ ورکي بنفټ ورته ویل کیږي دا ورکي څه بینفټس څه شی دی دا وظیفه ماشوم لور کوي بوډا لور کوي د عمر رضی الله عنه نه چلی زده کړي واقعات دي د سیرت عمر رضی الله عنه یو واقع ما ویلې واغه یاد شي او بوډا چې خیر غوسته نو بوډا له وظیفه اور 60 سال وظیفه به ورکوله چې شپې تو کالو شو دلو بیت المال لراځي او ماشوم له مقرر کړي وا چې ماشوم کله د مور پې تینه کټ شي دو کالو نه بعد بدته وظیفه جاری شي ولی اوس پورې پیس کل نو خرچه نه وا اوس چې کله د خپل خوراک شونو اوس د خرچه دانو وظیفه به مقرر کړه نو یو ورځ بار راوته عبدالرحمن منو پر سره او چکر وای د شپې یو کور مخې ته تیریږي هغه نه ماشوم جړه راتله عمر زلان هو اوریدا عبدالرحمن ته وی دا ماشوم علی جړیا امیر المؤمنین جاړي و ماشومان جاړي د کار دی دا سی تیر شو چې واپس رال به جړل او ته نه څه چل شتا دا څنګه جاړي چې ستلموم جاړي وسم جاړي ور وخوت دروازه وته واله روت پلاله دا ماشوم ولی جاړي یا امیر المؤمنین جاړي ماشومان نه زه چې تلم جاړي اوس بیا جاړي صحیح خبره کوا یا امیر المؤمنین اصل خبره دا ده چې مور ولا پې نه ور کوي نو جاړي ولې د پې مدته پوره شوه دی نه پوره خونه ده نو ولې ولا پې نه ور کوي وای تا اډر کړی دی چې هغه ماشوم له وظیفه ملاويږي چې کوم ماشوم د پېونه پرې کړی شي چې څو پوری تینه پرې کړی شي ویني وظیفه نه جاری کیږي نو دا ماشوم د وخت نه مخکې مور د تینه پرې کوي چې وظیفه شروع شي اوهو عمر چې اوریدل عبدالرحمن ته مخکې عبدالرحمن نه ځان سره مخاطب شو عمر تا بسونه بچی جړولی میاندو ته سونه بچی بس ساده وجه نه میاندو ته جړیدلی د دې وجه چې هغه به د وخت نه مخ کې د پيو نه کټکای چې وظیفه مقرر شي وته وی سار راشه صاحب کرام راغوستل اعلان وک چې څنګه بچي پیدا شي وظیفه ولا مقرري دا عمر رضی الله عنه دا ویلفیر سټیټ دا نن امریکا برتانیا وغیرہ چې کوي دا د عمر ناغستی شوی خبرې دي خو زمونږ دا نه اهلا دا د عمر نم نه دي خبر او د رسول الله د سیرت نم نه دي خبر او نه د اسلام د نظام نه خبر دي ځکه هغه ته لاړې بیږي او ډیر خيسته ویلفیر سټیټ ته په دې لعنت په دغه ویلفیر سټیټ دا خو زمونږ ناغستی خو تخپل اسلام وګوره وغرا ول ملک کې نو بهر حال دا دغه ویلفیر سټیټ ته اشاره شي اول کار دا سره د خلیفہ او د حکمران ان تعد الامانات الى اهلها حقدار ته حق ورک ریت او دویم و اذا حکمتم کله چې فیصله کوي بین الناس د خلکو منځ ان تحکمو بالعدل فیصله کوي په انصاف په قران او سنت نظام عدل دی ملکی دا دوه خبرې د ملک بقا د ملک ترقی د ملک قیام او استحکام په دې دوه خبرو یو حقوق ادایګي ویلفیر سټیټ او دویم اسلامی سټیټ چې د شریعت فیصله پکې عدل پکې نظام عدل انصاف ان الله بشک الله نعم یازکم به ډیر خو واز نصیحت کوي تاسو ته پدی او ان الله بشک الله کان دې سميع بصیر او ریدون کې ولیدون کې یا ای الذین امنوا اتی الله واتی الرسول للامر منکم دا اوس قانون نه دی ښا دا قانون نه دی دا قانون مخ کې شیر شو دا څه شه ده ترغیب الی اطاعت الامیر ده کله چې پوشه زمو مشایخ چا دې تم ویل نه خیالي چرتا هو دا د چې سم مشایخ دې ته قانون وی قانون غره او دا لګیم داسي مونږ هم دغه اختیار کړی په دې بیاس قانون هغه شو قوانین دي کنه سکما سیاسی که دین قانون جوړ کو نو دا بیا قانون سیاسی نشو تدویر منزل دا دغه د سیاست بیا خو شو تدویر منزل ته جوړی د ریت ذمہ داری نو دیو جن قانون نه ترغیب د اطاعت الامیر تا دا وای چې کله حکمران دا سره چې په ملک نظام عدل نافذ کړي دي رعیت ته حقوق ورکي او ویلفیر سټیټي نو د داسې حکمران اطاعت در باندې بیا واجب دی دی حکمران اطاعت بلازمی بیا سوی حدیث کې اسمیو واتیو وین امر علیکم عبد حبشی کان راسه زبیبتن بیا اسمی واتیو حکم دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والا واتیو الله تابعداری د الله او کې واتیو رسول او تابعداری د پیغمبرو کې و الامر منکم او خاوندان د امر او د حکم ستاسونه چې خاوندان د امر دي حکمرانان دي او حکم کوي یعنی عمره خلفاء او سلاطین اسلامی شرعی نو دا اطاعت خودلته اتیو دې سرونه وی ولی دا مستقل اطاعت نه دی کنه مستقل اطاعت خو الله رسول دی دا الله غ رسول بلا چون و چرا بغیر دا س سوچ فکر نه الله رسول خبره وي خو وول الامر منکم دې سره چې دینو اتیو نه وي ځکه دا مستقل اطاعت نه دی دا مشروط بشرطن دی مشروط او هغه مخ کې دوا مشروط بشرطن دی هغه سری اطاعت مطلقه دی مطلقه مطلقه دی هغه بغیر څه د شرط دا الله رسول و معنی او دلته وسره نه وي ځکه چې دا مقید دی په شرط سره هغه دا چې ولل امر منکم هغه حدیث کې راتلل مالم یؤمر بمعصیت مالم یؤمر بمعصیه سو بوري چې د معصیت حکم نه کوي اوبه معنی نو فیضا امر بمعصیت نو فلا سما ولا تا چې د معصیت خبرې شریعت نه خلاف بیا سما او طاعت نش بخاری کتاب الاحکام کې او مسلم کتاب الامارت کې دا حدیث نقل کړي فین تنازعتم فی شین فردو الی الله والرسول فین تنازعتم کچر استاسو تنازع او جګړه پیدا شو پیشین په یو شي کې فردوه یو سیدا ال الله او رسول الله رسول تین کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ک ایمان می په الله او رضا اخرت باندې دې څه مطلب دې دوه مطلب دی د دې ریت او د حکومت اختلاف راغی ریت دا حکمران او سلطان سره روان شو دا جګړه و پس فیصله کیږي نو فین تنازعتم فی شی یو مسله یو نظام یو خبره کې اختلاف د ریت او د عوام راغې نو فرودو ال الله او رسول په الله رسول به حل کوي قران او سنت دغه تمام حل پدی ان کنتو تؤمنون بالله والیوم الاخر کلا او اخرت معنی یا دویمه معنی دوی مطلب او دا حکم عام نه ده دا خاص ده خطاب عام نه ده خاص ده چاته ده صرف حکمرانو ته ده حکمرانانو ته وای فین تنازعتم فی شیء اے حکمرانانو که په یو مسله او حکم کې تنازع رااله ولالتا حکم سو ان تحکم بالعدل په انصاف به فیصله کوي نظام عدل به اوس یو مسله پیښه شو او دا اختلاف راغې چې دا فیصله څنګه وکړو جګړه رااله د قاضیانو د حکمرانانو د امیرانو نو فردو الی الله والرسول او صریح نص پکې نشتا دا وسره ولګاوه څه صریح نص نه دی موجود مسله رااله اوس سوکو نو فرد الى الله والرسول قران او سنت ته رد کې استنباطن ته معلومه کې نو څه شو اجتهاد قران او سنت ته تلو اجتهادن دا غینه فیصله راځي ځکه قانون سازی دوه قسمه د مخکې ماویل یو منسوسی احکام دی کی قانون سازی نه کی ا قانون ساز الله دی بس یو ځل ویری چې د زنا شادي شودا رجم دی او د غیر شادي سل کوړي دی بس خبره ختم لیکي اوس بل قانون نه ځایږي چې سنټ اسمبلی دی کینی شورا او د دې د پاره د سبل قانون جوړ کینا قبل جوړی نو دا سره د الله حاکمیت لاس کې غشتل د دې اجازه نشته او یو دی هغه احکام مسائل چې منسوسی نه دي نس نشتا نوې پیدا شو نو بیا سینټ اسمبلی والا تا او بیا د حکمرانانو ته اختیار دی چې سوکی فردو الی الله والرسول نو د قران سنت مطابق به فیصله او قانون سازی کوي نو قانون سازی به کوي چې دانه چې نه به کوي خو قران سنت مطابق به کوي خو څوک به کوي چې سورته اخلاص ولا نه ورزي او د قران سنت نه مسله روباسي مطلب دا دی چې اهل علم بناسي کنه په دې سنټ اسمبلی کې او په دې شورا کې چې هغه پويږي ځکه دیو جنا نواب صدیق حسن خان غیر مقلد دی کنه علی کلی خپل تفسیر کې بیان القرآن داغه تفسیر هغه وای چې دا خطاب مجتهدین ته ده عام خلکو ته نه ده زکا وی عام خلک په قران او سنت نه پويږي برای راز دا چا ویلی نواب سیدی دا مجتهدین ته یا هغه کما شورا دا اصحاب سو ته وای حل وقت هغه خلق او خو بخامه علی لمی نو فین تنازعتم فی شی مسله را ل قانون مسله را ل فیصله څنګه وکو صریح نشته نو پردو الی الله و رسول قران سنت ترت التنه استنباط او اجتهاد وکي ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویل دلته اول الامر کې او خبره هغه دا چې اول الامر نه مراد دواړه مراد ام فقها مراد دي هم حکمرانان مراد بعضی دا سه کوي صرف حکمران دی فقها تی وازي لکه غیر مقلد موږ وایو نه، تفسیر قرطبي د مجاهد نه او د جابر بن عبدالله نه نقل کړي دي چې اولي الامر څوک دي؟ وي اهل القرآن والعلم واهل الفقه والدين الذين يعلمون الناس الدين اهل قرآن اهل علم ته مراد یو دویم ابن کثیر لیکلی و ظاهر والله عالم ظاهر دادا چې دا آیات چې ان عامه فی کل اول الامر من الامر من الامراء والعلماء علماء مراد دی او عمرا مراد سیاسی حکم شنو سوق دی عمرا او چې کله د اجتهاد وخراغ نو بیا سری علماء مجتهدین ذالک خیرون دا په قران او سنت باندې فیصله شرع او عدل باندې ذالک خیرون دا خدا په اعتبار د دنیا واسنو تاویلا او خدا په اعتبار دا انجام انجام بخي علم تر ال الذين يزمون انما منو بما انزل اليك دا بیا سجر منافقانو ته دای قباحتونه بیان دا ال کتاب خو مخ کې بیان کړو بیا سیاسی احکام شروع شو خو دې سیاسی احکامو کې دا اولنې حکم باندې ډېر وګد تفسیر کړی یعنی بل سیاسی حکم به هغه 71 آیات کې آیات کې بیانې دلته په دې یو قانون باندې تفسیری شروع دي دا یو حکم قانون چې ادا الحقوق او انصاف بالعدل فیصله بالعدل نو په دې تفصیل وک علم ترى آیتنو ګورې للذین کسان ته یزمون چې داولری زعم دعوی باطل ته وي باطل دعوی ته وي چې باطل دعوه لري چې انو بشک دوی امون ایمان راوړی دی بما پا کتاب انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی و ما پا کتابون انزل چې نازل شوی من قبل کستانه مخکې داوا دا کوي دا منو مخکینی کتابونه منو خو یریدون اراده لري ته حاکم اله طاغوت فیصله یوسی الطاغوت غیر الله تا فیصلی وړي الطاغوت کفری نظام او قانون ته کفری نظام او قانون ته فیصلی وړي او وی قران منم قران منی داوا کوي خو فیصله طاغوت ته دي حالانکه وقد امرو او حال لاره چې یقینا حکم شوه دوی ته یکفرو چې دوی انکارو کې به په دې طاغوت او کفری نظام کفری نظام باندې با کفر کې ولی ویلی کنه ها بقره کې درې مسی پاره کې سو ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله دا توحید فی الوهیت سره لګی دا توحید فی حکیمیت سره لګی داړو سره لګی د توحید فی الوهیت سوک چې کفر په غیر الله کې او ایمان په توحید د الله وروړي نو فقط اسلام سره بل اوروات اول بغیر الله نه نفی کې بابا پیر فقیر نبی ولی بزرگ حاجت روا مشکل کشا لایق د عبادت بندګې د رکو سجده نه ده صرف الله دې نو توحید او کدا نفی د غیر نه شوی نو دا توحید د ابو جهل توحید دی الله خالق دی مالک دی رازق دی اخو هغه منل او دقه سي توحید فی الحاکمیت یکفر بالطاغوت په کفری نظام باندې کفر کې نه منم و یومن بالله او د الله نظام من فقط استمسک بالعروه الوثق دوی څه کوي وی قران منم خو بل طرف ته کار څه دی یریدون یتحاکم اراده لري چې فیصله یو سیله طاغوت کفري نظام او قانون ته وقد امرو او یقینا حکم وتشوی یکفرو به چې انکار و په طاغوت او کفري نظام کوي خو یرید شیطان اراده لري شیطان یو ذلهم چې گمراه کی دي زلالم بعیدا په گمراهه لري باندې په دې طاغوتی نظام دلته تفسیر کبیر والام خبره کړې دارنګ تفسیر قاسمیم کړي هم دا خبره کړي تفسیر قاسمی والا وی دو کسانی تحاکم کې یو فیصله کې مسلمان حاکم باندې یو راضی شي چې راځه فیصله په دې شرع کو دا مسلمان حکمران باندې کو په شریعت باندې فیصله کو او بل انکارو کی او غیر دینی فیصله طلب کی لکه دا مثلا د انګريز نو وی دا سړی چې ده کافر ده زکه ده د کفر په شعار او د کفر په کار راضی شو د دوو کسانو تناظره یو وی شریعت باندې کوم ابل وی نه زه په شریعت نو کوم کچرو ته انګريز لوړم نو په دې کافر کی ولی شریعت سوی قد امر ان یکفروا به تاغوت نه کفر کوي و یرید الشیطان یذلهم ضلالا بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقین او دا د منافقانو روش ته منافق ته چوي چه شریعت ته راشه فیصله پې وکړه قرآن سنت ته راشه غم خادی ده قرآن سنت باندې وکړه فیصله ده قرآن سنت وکړه نو اذا قیل لهم کله چې دوی ته ویل شي تعالی او راشه اعلامه هغه فیصله ته چې الله را لېګلې د ویل رسول او د الله پیغمبر تراشه سنت تراشه نو رایت المنافقین تبین منافقان یسدون چې بندیږي بان کا سدودا ستانه په بندې دو بندیږي ستا هغه فیصلې له نه راځي دا د منافق کار دی فکیف نو سرنګ حالت به وي دی به بیا څه کوي فکیف سرنګ حالت به وي یا فکیف یحتالون دی به څه کوي اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دي ته مصیبت او عذاب به ما قدمت ایدیم په سبب دای چې وړاندې لګلی د دی لاسونو فیصله وکړه په غیر الله وکړه په انګريز وکړه پای کې نقصان ومو فیصله د حق کې بیا ما ونشوا نو ایمان املاړو سو ته ملوم نش نو ثم جاءوکا بیا راشی تعالی یحلفون بالله قسمونه خوري په الله باندې چین اراد نازم اراده خونه وا الا احسان و توفیقا مگر د خېګړې او د جوړ جاړي یره صاحب مون خو فیصله پتا کولا شریعت کولا خو مو یره چې دا جوړ جاړي راشي زکه خوالاړو مطلب دا چې د منافق ذهن کې دادی چې خېګړه او جوړ جاړې په دې کفر په دې نظام کې ده د ذهن دی کړ الکه جوړ جاړې او خېګړه په دې اسلام نظام کې به کې د انګريز هغه کې به نو وی دا وی مونږ احسان او توفیق او جوړ جاړي را دوا نور څه مقصد امنو غم خادي پراش نو بیا د شریعت او سنت ایری بیا بدعات کوي رسومات کوي نو چې بدعت رسومات شي او سباله بیا خړستري یره مولوی سه ما خو چې په شریعت په ساده وادو کو خو وسه خزو نه پرې خوستم نو بچو نه پرې خوستم او ما وې زه اوس که وسره شر کومه نو کور کې روانه راځي نه الا احسان او توفیق ما چې جوړ راشي زه په دې بدعات او رسم رواج به وکم الله وی اولایک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم منافق ده الله وی زیغه منافقت پیجنم اوس باندې دا لټی او یا پرس مرواجو کی نو تاوان وته ملوش نقصان ملوش وی کنه دا ټنګ ټکور درز غب پیو کی او دا الله رسول په خپکی رسمونه رواجونه وکي نو بیا روستو خزه خاون خپل کې رواني نو بیا مولوی صاحب لره راغلک ولا طلاق ورکړي چې څه چل بي نه څه چل به دی دا چلو کنه چې تا الله خپه کوس به الله تا خپه کوي دا د الله قانون دی چې په کم شي دی الله خپه ک الله به د پاغه شي خپه کوي او په کم شي دی الله خوشاله کنه پاغه شي به الله خوشاله دا خپه کړی الله نه لې په خپه کی دا وجه دی اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فارزنهم وعظهم وقل لهم قولا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا تب خپل دعوت جاری ساتي کمنی کني من وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ترغیب الی اطاعت الرسول د رسول اطاعت کوي په قانون کې هم کوي په غم خاده کې هم کوي وما ارسلنا من رسول مونږ نه را لګل اس پیغمبر الله علیه او تابع باذن الله مگر دې د پاره چې اطاعت یو شي د الله په حکم د الله حکم دار چې د به اطاعت کی غریب غرائب القرآن والا وی فيه دلالتن ان الرسل معصوم عن المعاصي اته بل مسله راويست چې وګوره دینه دلیل معلوم چې انبیا چې دي دا د ګناو نه پاک دي که پاک نه وي نو بیا به ولې الله وي چې و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله اطاعت لازم کړي دي نو د ګناګار اطاعت لازم ني دا خو معصوم دی اطاعت لازم ولو انهم ظلموا ولو انهم کچری دوی از ظلمو کله چې ظلم زیاتې کړي ان پسم په خپل ځانونو د شریعت نه خلاف فیصله کړي غم خادي پر رسم رواج کړی دا ظلم یو کا جاو کا بیا راشي تا تا فاستغفر الله بخنه غواړي دا الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غواړي دوی له پیغمبر نو لوجد الله تواب الرحیم خامخا دوی به عمومي الله توابا توبه قبلون کې او رحیمه مهربان زه صاحب غلطي شوه د توبه وباسم نو بس چې توبه وسته نو معاف شو آینده به بیا داسې نه الله نن بخانه او رسول الله مل بخانه غواړي اوس د رسول الله دغه څوک دی نائب ناغه عالم دی بزرگ دی استاد دی یره صاحب غلطی شوی ده بس تمره الله دعا کوا او الله نه تو بیا به داسې نو نو بس په دې باغ استاد امیر او مشرم خوشاله شي او زده له بدوام کې او الله به مات کی خدا د پیغمبر جون پورې خاص واستغفر لهم الرسول چې بخنه ولا رسول غواړي دا مطلب نه چې د مر نه بعدم پیغمبر قبر له سوارځه واستغفر لهم الرسول نه قبر پکې دلته کم نه دا خو د پیغمبر حیات سره تعلق لري نو دا حکم د نبی علی السلام حیات پورې خاصو او دلته یو روایت دی پیش کړي روایت د عتبی ورته وي چې د علی رضی الله عنه نقل کوي او عربي چې وای د نبی علی السلام د وفات نه بعد یو باندې چی راغلو او نبی علی السلام وفاتو او د نبی علی السلام په قبر ورغه ور پریوته او دا آیات وی ولو انهم ظلمون فزم جاءو ک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم دی وی نو ګوره پیغمبر قبر لراغله دی علی رضی الله عنه روایت کوي او بیا وت आवाज شوه او زما فی د تو شوا نو لہذا د مرنا بعد بم سکه پیغمبر قبر لرازه دې ته روایت د عتبی وای اوله خدا دا چې د پیغمبر دا قبر ولیدا سه بار عام داګ میدان بقی کې او چر سړې بدا سه ورته په قبر وزان مرغور ځاوس سم خیال چرته قبر د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کمره کې وو ای په کوټه کې ده ای په حجره کې ده نو د ام المؤمنین حجره تار څوک لراتل نه غیر خو اجازه ته غسل کېده بغیر اجازه دای کور ته څوک تل پر دې حکم واغې کور ته څنګه سړې زی دا خبره دویمه دا ده ابن عبد الهادی په اسارم المنکی کې د د باره د روایت باره کې ویلي چې ان هاذا خبر منکر موضوع منکر موضوع دا خبر منکر او موضوع دی ځان نه منګړ جوړ شوی دی واثر مختلع مختلق مصنوع دا اثر مختلق مصنوع ځانه جوړ شوی لا يصل الاعتماد عليه ولا يحسن المسير اليه واسناد ظلمات بعض فوق بعض سم میخونه په وای دا روایت صحیح نه ده نو دا د نبی علی السلام جون سره تعلق لري واستغفر لهم الرسول وجد الله تواب رحیم فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم دا اوس شرایط د ایمان د ایمان شرایط وره دی بارک د الله د پیغمبر د شریعت او د سنت او د الله د قانون په اطاعت او منلو کې شرطونه دي دا وړه خبره نه ده چې وسړی بس په کم قانون فیصله کوي دارنګ دا وړه خبره نه ده چې سړی دی غم خادي په کومه طریقه کوي نه شرطونه وره درې شرط دي فلا وربک فلا دا سینه دا فلا دا سینه دا الیس الامر کما یزعمون خبره دا سینه د څنګه چې د دې داوا دا کومه داوا مخکې داوا نه وکړي مخکې ویلو کنه چې انهم علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا نو ليس الامر كذلك دې د ایمان داوا کوي نه دا سینه دا چې څنګه د دې ګمان دی وربک قسم می دي ستا پر لا یمنون چې ایمان دوی کامل ایمان والا نه دي فلا یؤمنون دوی کامل مؤمنان نشي کېده حتی تر دې پورې یو حکیمو کا چې فیصله ونکي یو حکیمو کا فیصله کوون کې جوړ نکي تا فیما پاغسه کې شجره بینهم چې اختلاف راغله د دې منس کې ان خط راغله د دې منس کې اختلاف او ان خطراله د دوو کسانو جګړه دا فیصله کوي څو پورې چې په تا فیصله نی کړي تا فیصله کوونکی ونه ګرځي نو کامل مؤمن نه دی یا حادثه او مسله راغله د دې منځ کې غم خادي رااله او ستا په سنت فیصله ونکړه نو کامل مؤمن نه ثم لا یجدو دویم شرط یو خدا دا چې فیصله و په پیغمبر او سنت د پیغمبر دویم ثم لا یجدو بیا دین مومي فیان فزم په خپل زړونو کې حرجن او ایصال د فعل فاعل ته بنفسه وی دلته شوی دی بنفسه شوی دی نو مطلب څه چې پخپلا همیشه منی پخپلې منی او همیشه منی یو ځل دونه بار بار نو یسلمو تسلیما غاړه یک دی تسلیما په بار بار غاړه خوستو سره نو درې شرط شو د الله د قانون والے سره او د سنت او شریعت والے سره غم خادی دا یا فیصله دا جګړه دا نو درې شرط دي یو فیصله د پیغمبر په سنت او شریعت دویم دا چې فیصله وشي نو رسو په خپنی کله کله وی شریعت کو خو چې شریعتو کې او د دې په کې فائدې نه رسو خو مړاسم شریعتو کو دینه خو غوچ عدالت ته تلوي کچرو ته تلوي نو دا مؤمن نه دی روس په راضی نه دی او درم یو زلو کی او بل زل بیا وی مړای امخ کم په سنت عمل کړو دا زل با سوکو په خپل طریقو کو نو یو سلیمو تسلیم یو ځل په شریعت فیصله کړو بس کنه یو ځل فیصله وکړه نه نه بار بار به فیصله کی دا درې شرط ابن کثیر وای دا دا ایمان د پاره دی ولو ان الله وی دا دونه ګران خبره نه دا خو موږ دي توایو چې د پیغمبر په سنت شریعت او قانون فیصله کوي بس دا غمره خبره ده فیصله خو اسیم کې کنه الکه چې کچرو ته او د انګريز په قانون کې خو په شریعت یو کا چې د انګريز په الله باندې کې خو د الله په دی لا قانون یو کا بس صرف دومره خبره ده خو الله وی دقه حکم دی دا لا مونږ دی ته وی د دین غټ حکم نه دی کړي کدا مت ویلې وی چې الک ځان وجنه کړي وطنونه پرې ده بیا خو دی بالکل نه کو دا خو مونږ آسان حکم کړي دونه ګران نه دی ولو ان زجر دی ولو ان كتبنا عليهم کچرته موږ فرض کړي مقرر کړي په دی باندې دا چانیخ تولان پسکم هو جن خپل ځانونه لکه د بنی اسرائیل غونته قتل ته تیار شه قرباني ورکړي یا او خرجو یو ځای من دیارکم د خپل کورونو نه د پیغمبر پتا بیدارای کې وطن پرې ده ما فعلوه نو به کړی دا کار الا قلیل منهم مگر لګ په دوی کې لګ مخلص وي نور وی دا کار چا نه کو ګرانو کنه نو دا ګران خو مې نه دی ویلې آسان مې ویلې دی چې په شریعت او سنت عمل کوا او بکر صدیق وی په قلیلن کې بزمم ابو بکر خو ابو بکری چې تنه نو سوک بی اکړی نه دي سوالي کله وطن پرې نو پیغمبر لا ار سه پرې او جهادونه نو مسره ووت ولعنهم کچری دوی فعلو کړه به ما سو یعذون به چې دوی تواس کیږي پاغه سره اسه چې د واز تحکیم بالکتاب و سنت نو لکان خیر اللهم دا با د خیر او د فائدې و دوی لره واشد تزویتا او ډیره زیاته خبره و د کلکوالی مطلب دنیا اخرت فایده هم پکې وه او ایمان به مضبوط شوی و وګوره په شریعت فیصله او په سنت عمل کولو سره ایمان مضبوطیږي وا شد تثبیتا او بل وایزن په دا وخت کې راته نه هم خامخا ورکړې و مونږ دي ته ملتونه خپل طرف نه اجر نظیم اجرم ډیر لې او بل ولا هدینا هم او کلکړي و مونږ دوی صراط مستقیمه بلار نه غا د شریعت او د سنت اتباع فائدې وګوره یوا لکان خیر الله د مشد تزویدا دریم لاتینا ملذن اجر عظیما سلورم او سلورم ولهدینام صراط مستقیما نو دا فائدې وي په سنت او شریعت کې نو بشارت دنیوي سره د فوایدو په فیصله د سنت او شریعت اوس بشارت اخروی ا دنیاوی ده ا دنیاوی او د اوس بخروی و من یت الله والرسول سوک چې تابعداري د الله او د رسول کوي فولایکا دا کسان مع الذین خلق سره بی انم الله علیهم چې الله انعام احسان کړی دی پاغوی اسوک دی من النبین د پیغمبرانو ندی و صدیقین د رښتینو ندی و شهدا او د شهیدانو ندی و صالحین او د نیکانو نه وحسن اولایک رفیقا او خدی دا خلق په دوستانه کې نو چې د الله رسول تعاتو کې الله باخرت کې د دې خلکو مرګرتیا نصیب دا پنځه قسمه خلک تابعدار د دوی نبیین خدا نبی علی السلام صدیقین ابوبکر صدیق او ام المؤمنین عائشه صدیقه شهدا دا باقی درې خلفای دي کما عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه درې وانه شهدا دي او د احد د بدر شهدام پکې شو د ټولو مت شهدام دي او صالحین عام صحابه کرام اپکرال او ورپسې وحسن اولایک رفیقا هغه چې د دې تابعدار دي تابعین او تبع تابعین بس خیر القرون ته جوړ شي دا خیر القرون خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذالک الفضل من الله دا فضل او مهرباني د الله د طرف نه کما د دې د مرګرتیا کنه چې دا الله نصیب کی دا پس نصیب کیږي دا د سنت د شریعت او د قانون په اتباع وکفا بالله علیم او کافی دی الله علیم پوی یا ایو الذین آمنو خذو حذرکم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا یو قانون بیان شو سیاسی چې حکمران به ادا الحقوق کوي او فیصلې به په انصاف کوي خو د انصاف فیصله ډیره ګرانه وه قانون او نظام پای تفسیر ډیره وګدا وکړه اهم شو نو دویم سیاسی قانون د سیاست مدانی مدنی ایت وی عنوان مونږ ورکړې تهیت القتال تهیت القتال د قتال تیاری خدا سے تعبیر ته وکې چې د حاکم بدا ذمہ داری وی چې په ملک کې فوجي او جهادي نظام جوړ کیږي دا مطلب دی بل ذمہ داری شو وګور اول سوا ویلفیر سټیټ حقوق ورکړي فیصله په انصاف وکړي نو ورپسې دریم کار به شي ها دفاع دفاعي نظام دې برابر کی دفاع به برابر وي په ملک کې به فوجي او دارنګ جهادي نظام مجاهدین تیار شي ځکه د ملک د اسلامی ریاست او سټیټ او خلافت دفاع به پکاري نو دفاع د پاره هم دا مجاهدین او فوج پکاري او دارنګ د دا جهاد د بار تلو د پاره هم تیاری نه دا د حکمران ذمہ داری فوجی نظام او جهادی نظام به په ملک یا ایو الذین آمنوا ایمان والا خذو حذرکم واخل خپل اسلحه حذرکم هغه سامان د یری چې سړی په د یری نه بچکیږي مطلب دغه اسلحه او فنفرو زه صباتن ډلې ډلې وړي وړي ډلې او انفرو یا زه جميعا ټول په یو ځای ثبات دا جماعت او طائفه د وای کله چې جهاد فرض کفایه نو بیا صباتن ډلې ډلې ځای سریه سریه ځای فرض یې نه کړم بس بیا به په لګو خلکو جهاد کیږي کار کی نو فرض کفایي صورت کی او انفرو جميعا یا زه جميعا ټول چې کله فرض عیني بیا به ډلنی ټول بروان هغه نفیر عام شي ځکه په لګو کسانو یا په فوج باندې بیا کنټرول کیږي نه نو بیا به ټول وسی بیا به ټول اصله هو چتای لکه جهادونه د نبی علیه السلام بعض اوقات فرض کفایه و نو ځان سره مخصوص خلق بوتل او بعض وخت کې سو فرض عین او نفیر عام لکه تبوک کې التبیا په لګو نه کېدا نبی علیه السلام ټولو ځای نو صرف څوک پاتې شو یا خزي یا ماشومان یا معذور او یا منافق مزه خلق پاتې نو ټول تلو جهاد اغه نفیر عامو نو بهر حال فنفروا ثبات نو انفروا جميعا یعنی مطلب تیت الكتاب دی وجنا امام محمد صاحب لیکلی دی خپل کتاب کی د امام محمد صاحب کتاب دی کما سیر سیر کبیر داغش پک کتابونه دي کنه اصول سته چې وته وای ظاهر روایت چې ورته ویل کی شپږ کتاب دي دا زموږ د فقه حنفي اصل ماخذونه او مصادر نو پای کې مبسوط ته کتاب الاصل دارنګ جامع صغیر دی کبیر دی دا فقه دا عامه فقه او سیر صغیر او سیر کبیر دا اصل کې جهادي کتابونه دي په دې کې سیر دي یو ورکه نز... جهادي نظام دی دفاعي نظام سیر دي کنه او بل په دې جامع کبیر کې انټرنیشنل لا دا انټرنیشنل لا کم ځای دا ها جامع سیر کبیر کې انټرنیشنل لا دا د ملک سیاسی نظام بسنګي جهادي بسنګي تعلقات به د نوري دنیا سر سنګي دا امام محمد سب پس کې سیر کبیر ناغه سیر کبیر کې وای چې اسلامی حکومت چې کله جوړ شي نو کم اس کم په دی باندې بکال کې دوزل جهاد فرضي دوزل با بار فوج لیږي کم جهاد دفاعي کې اقدامي اقدامي یادای دفاعي خو چې راشي هغه خو پر ځای نه اند خو په کال کې کم است کم دوا لخرې سریه بلیږي یو ګرمه کې او بل یخنه کې دا ذمہ داری ده او کني لیږي وي ګناګار وي دا ذمہ داری ده اسلامي حکومت بهرحال ځکه جهاد بنیادی شیو جهاد پر خوستو سره اسلام ته او مسلمان ته نقصان رسی چې جهاد رواني مسلمان به عزت مني دغه نبی علی السلام جهاد ته سویلو وزروتو سنامه الجهاد د اسلام مثال ویلو د اسلام دا شی دا ده دا دا ده وزروت سنامه الجهاد دا جهاد په د اسلام کې دا سده لکه د اوخه کوب په د کوب سره ده سره خخکاری کوب ته کټ کا بس دیو جنوي چې ما ترک قوم الجهاد فی سبیل الله الا ذل کم قوم چې جهاد پرې خدنو الله ذلیل کړی دي نن مسلمان قوم ولې ذلیل دی جهاد نشتا فلسطین هغه د مسلمانانو قبله مرکز اتنن يهودو حصار کړي د جهاد نوم نه حالانکه په امت باندې د مسلمانانو حکمرانو باندې اقرب فل اقرب لګیا دی دا جهاد فرض کی په ترتیب سره لګیا دی جهاد فرض کیږي دی وخت او چپناستی نو ولی ذلیل دي زکه دا حل نه ذلیل شوی دی نو جهاد به وي کم از کم د اسلامی حکومت ذمہ داری کال کې 2000 قال دی وی قد انعم الله یقینا احسان کړی دی الله علیهم په ما باندې اسلام اکم ما هم شهیدا شنوم دی سره موجود یره شکر دې زنیم دلګین اوس وزم مړوي منافق دین پر خوستلو او جهاد پر خوستو ته سوی انعام الله دا انعام الله کلانت الله علانت ته دې سوی انعام وای منافق کدا کار ولئن اصابکم او که چرته ورسیږي تاسو ته فضلن سفضل فتح غنیمت من الله اذا الله نه نو ليقولن خامخا بیا وای ک علم تکون بینکم و بینه موده گویا کې ته چنوا ستاسو منځ او د د په منځ کې مودتن سو دوستانه ولیدل قتل ته بنوي چې ته پیجن دې سبا وای یا لیتنی ارمان دی چې زه کنت معهم چې وې دوی سره فافوز فوزن عظیما او کامیاب شوه په کامیابه لوی غنیمت به مې وروړو الکه نو چې اوس فریا ارمان کې نو ولې تا دینه په جدي تل وسره بتلې وکړ او وخت کې خمخ کې رسوي انا مل الله علیا خره چې پاتې شوم فلیقاتل فی سبیل الله نو درم حکم درم حکم سره دریم حکم دی امر بالقتال مونږ دا لیکل دي خو لیکن اصل دا سره چې دا قانون بیانې فل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره سمانه به کوي ها ترجمه بسی فل یقاتل فی سبیل الله ترجمه پکې دو درې دي او فل یقاتل دا مونږ چې کمزې لګاو نو دا ترجمه دارا چې دا کم قانون دی قانون ته رستو هم فلیقاتل پس جنگ دیو کی فی سبیل الله پلار د الله کې الذین خلق ا خلق د الله پلار کې جنگو کی یشرون الحیات الدنیا بالاخره څه مطلب خرسی قربانی کوي قربانی کوي ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې په آخرت باندې دنیا قربانی قربانی کوي ژوند د دنیا بل آخرت په آخرت د دنیا جن قربانی کوي او آخرت دی نو قانون دې سره ووت ادا شو سیاسی قانون چې حکومت ما او حکمران با سر فروشان تیارای سر فروش چې تیار نشي د ملکونو د نظامونو دفاع نه کی سر فروش په تیار دا سه خلق چې وقاتلون فی سبیل الله یشرون الحیات الدنیا بالاخره سر قربانی کولو ته تیار صحابه کرام دا سه خلقو زکه ترقی وا زکه مخ کې تل زکه نظامونه او ملکونه او مسلمان محفوظ او کله چې سرفروش ختم شو نو زوالونه رااله ومن یقاتل فی سبیل الله چا چې جهاد وکړ الله پلار کې جنگ وکړو فیقتل او جل شو دشمن وجه او یا غلب یا غالب شو غازی راغه فسبنوتی اجر نظیما زرد چې ور به کوم دي ته اجر ډیر لوی ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله علت د جهاد سره د ترلی سری تاسو لره چې جنگ نه کوي دا الله پلار کې والمستضعفين او حال لاره چې هغه کمزوري خلک من الرجال د سړو نه ونسه او د خزونه ولولدان او د ماشومان نه الذين کسان یقولون چې وای ربنا زمون رب اخرجنا مونږ وباسي من هذه القريه الظالمه د دې ملک نه الظالمه چې ظالمان او مشرکان دي اهلها د دیو سیدون کی الله د ظالمانو نم خلاص کې نه یې الله ته جواد جړا فریاد کوي تاسو ورشه کنه اداغه ظالمانو نه راخلاص کې نن یقینا د فلسطین ماشومان خزه دغه جوړاګانی کوي او تاسو جهاد پرې خره وجال وجال لنا او ګرځي الله مونږ له ملتون کده خپل طرفنا ولین معاون بچکون کې وجال لنا او ګرځي مونږ له ملتون کده خپل طرفنا نصیرا سو کېم دادی الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله بیا ترغیب د جهاد ته سره د علت آ کسان چې ایمان راوړل دي نو جنگ کوي په سبیل الله د الله پلار کې من د الای کلمت الله د پاره او الذين کسان کفرو چې کفر کړي يقاتلون خو جنگي کې په سبیل طاغوت پلار د سرکشانو کې یا فی سبیل الطاغوت پلار دا کفری نظام کې د کفری نظام د بچاو د پاره جنگي تاسو بس کوي فقاتلو پس جنگو کې اولیاء شیطان هغه یارانو دوستانو د شیطان سره دا اولیاء شیطان دي د خلاف پاس ان کید شیطان یقینا چلو تدبیر د شیطان کان ضعیفا دا د کمزور په مقابله د الله کې اشکالم ختم شه په مقابله دا الله کې کمزور دی کنه ان کید الشیطان یقینا تدبیر او چل د شیطان کان ضعیف اده کمزور نو الله به سره امداد کوي خو چې تاسو پاسه بس قولو قولی منظر بعد بیا راځي